او په دې کې اثبات د رسالت کولو پر رسالت چې کوم نه اعتراضات شوي دا به جوابونه کولو زواجری ورکول مشرکانو ته باید نمبر 162 باندې د رسالت هغه مضمون پوره شو او زجر ورکو تخویف قاتمی نه حق تا او ترغیب ورکو توبې تا اوس دې نه د آیت نمبر 163 نه په دویم ځل دعوت توحید ذکر کوي او په دې باندې اته دلایل عقلیه ذکر کوي اول ځل دعوت توحید سورې بقره 21 کې ذکر شوی و او باغی باندې پنځه دلایل عقلیه د دلته کې داوره توحید ذکر کې په عنوان د لا اله الا هو سره او په دې باندې اته دلایل عقلیه ذکر اته دلایل یا کلیه ذکر کوي او د دې په نه بیا رد شرک فعلی کوي درای د 177 پورې رد شرک فعلی کوي د دې لپاره چې په اوله ځکه کې رد شرک اعتقادي وو نو اوس په دې ځکه کې رد شرک فعلی کوي د دې لپاره چې د شرک اتمام شي یا د شرک مکمل رد شي وإلهكم حجت روا تاسو الہ واحد حجت روا دی کیو الہکم حجت روا تاسو یعنی تاسو حجتونه سرکون کې الہ واحد حجت روا دی کیو یعنی دا یو الله دی تاسو ټول حجتونه سر کوي لا اله نشته دی بل حاجت روا الا هو لیکن هم دغه یو الله دی د دغه یو الله نه سوال کوه چې څه دې پکاري د دغه یو الله نه غواړه الرحمن او مهربان ولا دی الرحیم خاص مهربان ولا دی ان فی خلق السماوات والارض اوس اتای اته دلایل عقلیه چې ترکای په اثبات توحید ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې اول دلیل بل او جو د زمکو کې یعنی الہ هغه ذات دی چې هغه به خالق وي د زمکه اسمان نو ته ما ته وایې مشرکا ته چې دا چا تر مدد شوی نو هغه زمکه اسمان پیدا کړی دی واختلاف الليل والنهار دین دلیل اخلي اله هغه ذاتي چې د شپې او د ورځې ادلون بدلون راولي په وړي کې ورځ وګد شي او په جمی کې شپه وګد شي نو دا ادلون بدلون څوک راولي الله واختلاف الليل او ادلون بدلون د شپې او النهار او د ورځې والفلک التي او کشته یغه تجری چې روانه ده په بحر په سمندر کې دا دریم دلیل عقلی والفل کل کل دی فلک نه مراد دیری کشتای د الہ اغازات ته چې هغه په کې سمندر کې کشتای رواني کړی دی بما بساو داغي یا بما داغه سامان سره ير فون ناس پیری رسای خلکو ته دې کشتو ته تاسو وګورئ یو دا وړي کشته وي یو دا غټي کشته وي بحري جازونه چې وته وي بحري بیړې وته وي په دې کې تاسو وګورئ څومره څومره په کې چتونه وي روغ د بلډینګ په شان په هغه کې چتونه جوړ شوي په هغه کې بیا که تاسو وګورئ په کې تالابونه جوړ شوي دي سویمنګ پولونه پکې جوړ شوي دي هر سهولت په هغه کې موجود او پټانونو وزنونه پکې بیل وړی شي او بندیان پکې په سونو په زرګونو بیل ناس اسی که په وګو کې یو ستن وګرځي نو ډوبېږي او دا دومره پټانونو وزن دا نه ډوبېږي دا چې الله نبی ما ينفعون ناس بسبب دا هي چې فائدہ رسای خلکو ته وما انزل الله من السماء مما سلورم دلیل یې وما انزل او هغه چې راوړی الله من السماء دبرنا مما ان باران یعنی اله هغه ذات دی چې هغه د برنا باران ورای او احیانو تازه کوي به الارض پدی باندې مکه بعد موتها پس د خوشکای دا غینا فهم یا دا پنځم دلیل اخلي یعنی اله هغه ذات دی چې باران باندې بعد از مکه نه نباتات پیدا کوي د ځمکې نه نباتات پیدا کیږي اله هغه ذات دی دلته کې د ځمکې د خشکۍ د تعبیر کو په موت سره او د ځمکې د تازګۍ د تعبیر کو په حیات سره ځمکې د دلته کې خشکې ځمکې له میته وي مړه مړه یې ته ولې وي ځکه چې څنګه انسان مړ شي او هغه چې کوم مقصد حیات دی هغه پاتې شي او څنګه چې انسان مړ شي هغه کار جون هیڅ نشي کولی نو دا رنګه دا پنځه رزمکه ده پنځه رزمکه ده نتی فصل روتو او نتی چاته څه فائدہ ورسیده نو ما بس خواره کړي دي په دې ځمکه کې هر قسمه هندسه او خو یې تاسو بابا ته پیدا کړی وي چې خوار کړی وي او تسریف الرياح او چلول را چلول د بادونو هم دلیل اخلي چې له هغه ذات چې بادونه چلای د مشرق نه مغرب د بادونه روان دي او د مغرب نه جنوب ته او شمال ته دا زمون د ملک قومي شاعرم دی او د الله په قران کریم ډیر په یو ورکړی و د څه په شاعرۍ کې چې ګوري توحید په ډیر زیات پروت دی او د دې ایتونو ترجمانی هغه ډیر په خپل انداز سره کړی د خپل کتاب آل جبرئیل کې الارض لله عنوان سره صفحه نمبر 213 باندې اے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیرے آ باقی نہیں تیری نہیں میری نہیں بال کا یہ بیس کو مٹی کی تاریخی میں کون یعنی دا تخم چې دی د تخم دا دانا دا د ځمکې په تیارو کې دلته څوک ساتي الله ساتي کون دریاو کې موجود یو تاتا هي صاحب د سیندونو د دې چپو د لاوریا دي څوک روچتای کون لایا کېچ کر پچم سے بعد سازگار دا د مشرق نه پچم مشرق ته وای د مشرق نه د بادونه چا راوستو چې کله د مشرق د طرف نه یخ یخ بادونه راشي او کله د مغرب د طرف نه خاک یہ کس کی ہے اور کس کا ہی نور یافتہ دا ځمکه د چا ده او دا نور بچا دی چا پیدا کړی یو بابا پیدا کړی دی بیا وی کس نے بردی موتیو سے خوشی گندم کی جیب د دې د غنمو دا وګې چې دی د دې د جیب د دانو نه چا ډکو ها د غنمو په دې وګو کې چې الله دانی نه څه څه کې جوړ شي کښ بوسو شي یا خدایا دهری وای دا وګوره علامه اقبال وای چې یا خدایا د ازمه تفدام نه د زمام نه ده دا دې دا مطلب نه دی د علامه اقبال په شاعرۍ یې سړی نه پوهیږي هغه وای اے خدایا لکه خلک چې سره خبرې کوي مخاطب یې بلې کې ناڅاپي یا خدای پاک وای یو خدای نه پوهیږي ولې دا خدای ته وایي چې ته نه پوهېږې دا د بنده ته وایي چې ته نه پوهېږې نو اے خدایا یہ زمین تیری نہیں یا خدایا دهری ته مخاطب شو چې یا دهری داس مکسبان نه د زمانه دا دا د پلار نه د استام نه د زمام نه دا تر چا دا دا الله دا الله پیدا کړی دا د الله پسمه کوي ته ګرځي د الله پسمه کته خوراک کې نو الله ته پسې دا ولګو دا الله د قانون نه ته باغی کېږي ولې یې نه وړي نو اصحاب المسافر وریسی تابع کړی دي په مې ځاسمانو د ځمکې کې نو خامخا د دلایل دي د وحدانیت الله دا دلائل دی د وحدانیت الله لقوم د پاره د قوم یاقلون چې د عقل نه کار اخلي لیاقلون یاقلون چې د عقل نه کار اخلي نو چې عقل پکې وي د الله په وحدانیت کې سوچ کی کنا دون ذهن ني لکه د زید ابن عمر ابن نفیل په شانتي نو بیا بنده دلیل نقلی ته وګوري دلیل وحی ته وګوري د الله کتاب ته وو کېږي او پرس علم ته وو کېږي شرک پرېږي ومن الناس من يتخذ من دون الله تو ستر ورکه مشرکان ته په شرک باندې ومن الناس بعض د خلقنا من تبعیه دي او بعض د خلقنا من غدي يتخذ چې نشي من دون الله ما سوا د الله نه اندادن شریکان انداد چې مدني سل انداز جمع د ند مثل ته ویل شي جمع د ند مثل ته ویل شي او مثلیت دا په یو صفت کې وي لکه څنګه چې الله علم الغیب دی نو دارنګي ځای مخلوق ته علم الغیب وایي څنګه چې الله زموږ بغیر د ظاهري اسباب نه امداد کوي نو دا سیدای مخلوقم یادای بابام یادای پیرم یادای پیرم یادای د رب د عالمینو سره د الله سره محبت دا چې هغه ته سجده کوو د الله سره محبت دا و چې هغه په نوم نظر نیاز کوو د الله سره محبت دا و چې هغه د کور طواف کوو او موږ د الله سره محبت دا مو د دغه درګاونو سره وکړو دا مو د دغه اولیاء سره وکړو نو دای د الله د د محبت چې کوم حق دی د الله د یری چې کوم حق دی د الله نه د تمې چې کوم حق دی هغه دی الله بندگانو لور کو دی یو هیبونهم کو بالله مینا کوي دی د دې اولیاء سره د سنت وضاحت کوي چې نت څه ته وایي یحبونهم دی مینا کوي د دې اولیاء سره که حب بالله پشان د محبت د الله په شان د محبت د الله د الله د محبت چې کوم حق دی هغه د مخلوق ته ورکو والذین واقسان والذین د دې جملې په معنی دي خیال کوي والذین واقسان امر چې معنی راوړي دي اشد د سختی حبا په محبت کې لله د الله سره دوی په محبت کې د الله سره کلک دي مطلب دا چې مؤمن د دې وجد پیر شي او دې الله نه سوال وکړي نو که خیر پکې الله یې متقبل کړي که خیر پکې نه قبول نشي نو دی وایي بس زما په دغه قسمت دا به امتحان په ما باندې بس دې الله فیصله ته صبر کوي چې کله مې پکې خیر وشي الله به راکړي بس بل خوانه او مشرکان چې دین د دې مینه تقسیم ده والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي اشد د سخت په محبت کې د الله سره د مینې د مشرک نه د مشرک مینه چې دا تقسیم ده د مشرک مینه د الله سره تقسیم ده چې مشرک یو کار الله د سوال کې ولکې دی بابا لاله شي دا رنګ د بابا سره مینه خالص نه ده د بابا سره مینه خالص نه ده یو بابا لاله شي د سره نیاز منښتو کې کار ونشي هغه بابا پری دی دی بل بابا لاله شي په بل بابا باندې کار ونشي بل بابا لاړ شي او موحد موحد خو بس په هر حال کې الله ته سره خار غړې خوږي بس که هم سوي الله مې را لرا کوي چې بل چا ته आवाज نه کو د امام مجاهد او امام مجاهد تابعی دی او د امام قتاده نه منقول کوي هغه من اهل الاوثان له اوثانهم یا من اهل الشرک لآلهته مطلب دا چې یو کار وشي یو بابا په نوم منخ ته وکړي چې بل کار پې ونشي بل بابا لځي بل درګاه لځي او موحد دی خو په هر حال کې الله ته واس کوي دیو جناب د رحمان بابا وایي حاجت چې د بل در کې غواړم زه حاجت چې د بل در کې غواړم په خپل کور کې هم کنار دی را سما سورې د قاف کې الله رب العزت فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله وای موږ دې خپل بندگانو ته د سا درب نن زیات نږدې یو الله وای زه دې خپل بندګانو ته د سا درب نه زیات نږدې یو نو الله وی زمانه سوال وکړ چې د قبلوم چې خیر دی پکې او چې کار دې پکې نه نو لکه صبر هم خلک کوي ولو ير الذين ظلموا لو شرطیا ولو ير الذين دا اوس د دې نو هغه د آخرت هغه حال ذکر کوي ولو ير الذين كتربين يا کسان ظلم او چې شرک کړي دي ظلم په معنا د شرک ظلمو اي اشرکو چې دوی وویني شه حال انفسهم حالت د خپل ځانونو ای جرون العذاب کله چې دوی ویني عذاب عذاب د دنیا ویني یا عذاب د آخرت ویني نو لما فعل الشرك دوی به بیا شرک نه وکړي او دوی له عذاب لیدلې نه دی دوی ډیر مست نو دا علت ذکر کوي د شرک د نه کولو چې کدی د الله د طاقت لیدلې وي عقیده خو دې شته نه او که په خپل سترګو دی د الله د عذاب ویني او د الله د طاقت او قوت نو بیا به شرک نه کړي نو ان القوت یقینا طاقت وا لله خاص الله لروي جميع ټولو وان الله یقینا الله شدید العذاب سخت عذاب ولده استبر الذين اتبعوا اوس د يرون العذاب وضاحت کوي د شریر العذاب لدا بدل د استمر الذين تبيو چې د عذاب وکړه وي نو دا په دغه وخت کې وي چې استمر الذين کله به چې بي زار شي هغه سان او تبيو چې تابعداري کړی شي وا هغه نه کار تیران هغه ګمراه لیډران هغه ناکاره مليان هغه ناکاره مشران د چانه من الذين دا کسان نه اتبعو چې تابعداري ولا کړی وا اتبعو نه مراد هغه ناکاره مریدان دي هغه ناکاره شاګردان دي هغه ناکاره عوام دي چې دوی په پټو سترګو باندې د دې ناکاره پیرانو مليانو هغه اتباع کوي دنیا کې په هغه باندې سر او مال دواړه قربانای والله وی په ورځ د قیامت په دغې د محبت د مزي وشلي ور اول عذاب او به ویني د عذاب پیران مریدان په ټول بازار کې پراتی عذاب به ویني چې بس ور روان یو نو تقطعت یکدم بکټ شي به ملاسبا د دې د محبت هغه مزي نن خو مریدان د پیرانو په خپل کې پراتی دي کنه نن خو دا شاګردان د دې ناکاره استادانو لپاره سر او مال دواړه قربانۍ کړه یره زما پیر صاحب او یره زما مولا صاحب نن خو د پیر او د مولا لپاره ته هغه له سجدې کې ته د هغه له هغه په نوم نظرونیاس کې روبې روبې ځمکې ولا ورکې سرزر ولا ورکې سپینزر ولا ورکې وګوره یا ساته په ورځ د قیامت په دا مریدان دا به دغه پیرانو بیا دشمنان شي چې ستاسو په وینا موږ د صحیح عقیدې او د صحیح اعمالو نه محروم شو اسباب قرآن کریم کې دا په څو مانو باندې راځي سورت حج کې اسباب په معنی د رسای اسباب په معنی د رسای باندې راځي اسباب په معنی د رسای باندې راځي سبب ویل شي اصل کې یو څه سره د رسیدو د پاره یو ذریعہ لکه چې د بندو دایره خو نشي رسیدې کنه د رسای وته استعمال کیږي چې تر رسیږي دارنګه د سبب دویمه معنا دوستی او د محبت یو رشتہ نو دلته کې د مراد د دې د محبت هغه رښتې دي ها د ایمان والو رښتې هغه برقرار وي لکه سورې زخرف کې راځي چې د ایمان والو رښتې به پرز د قیامت برقرار وي او د مشرکانو رښتې تعلقات او محبت په یو بل سره کم شي دا رنګ اسباب درېمه معنا د لارې فتبع سببا سورې کهف کې راځي سلورو معنا لاسباب دروازه لکه فرعون وای لعلی ابلغ الاسباب سوره مومن کې شاید چې زه به جم د اسمان دروازو ته او پنځه معنا سبب په معنا د علت د سبب خپل معنا د علت نو مطلب دا چې دا پیر به د مرید نه انکار وکي او مرید به د پیر نه انکار وکي دوی به یو بل سره په جنگ شي قران کریم کې الله رب العزت ځای په ځای د دیناګار پیرانو او مليانو دا مکالمې ذکر کړې دي لکه سورته دا دې ځای کې دي سورته بقره کې سورته بقره کې دلته کې د ګمراه پیر او د ګمراه تابعدار هغه بیان دی او کله قران کریم د حق پرست پښوا او د ګمرا تابعدار بیان کړي چې دا کوم چې د مشرو دا غټي کو او دا چې کوم کشرو دا شرک ته ځان نه جوړ کړو لکه دا د اولیو کرامو قبرونه چې دي دا خو خپل صحیح خلکو دا خو د شرک او د بدعت ډیر شدید رد کړي دي او دې خلکو ټول مخو چې دا غي د قبرونه ملي جوړي کی او دا غي په نوم نصرانيات شروع حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي الرجل على دين خليله ولينظر الى من يخالله هر یو انسان د خپل دوست په مذهب او دغه په طریقه باندې روان دي نو نبی علیہ السلام فرمایي ته چې چا سره دوستي کې نو ټول ينظر الى من يخاللو دې دې وګوري چې چا سره دوستي کو نو د هر انسان خپل ایډیل پسې ځي کنه خپل ایډیل پسې ځي خپل د خوښې بنیادم پسې ځي نو ته څه کولی چې ته چا پسې روانې آی دا څه چې کوم خلکو پسې روانې دا هدایت یافته دي دا موحدین دي دا متبعین سنت دي آیا د دوی په لمن صداق صدقه شته حقیقت کې یو هغه الزامونه یې جدا خبره خو ته خو به ګورې که نه چې ته چا پسې روان یې نو د ریګارډ څنګه دی دا مشرک دی دا بدعتي دی دا کرک دی د کې څه څه دغه دي هغه ټول خو به ته ګورې که نو که یو انسان د یو غلط بندې انتخاب وکړي او ورپسې روان شي ښه په مینه او دی پوهې او دی بیا هم نه پوهېږي ورپسې روان شي نو پوه شي چې د دوی دواړو دا جراثیم یو شان دي نو دای دا وینه خپل منځ کې یو شان دي دا وینه یو شان دي دا وینه یو شان دي دا کوم څه چې راکې دی نه راکې دا څه کې هغه جراثیم پراته دي تاسو ګورئ اصل مثال تا د قران کریم درس شروع تا د کور خلک تا د چنګاون خلک تا خپل خپلوان تا بیرستره پوچ راځي قران تکي نه راځي قران تکي نه یکه نه راځي زه بدل په موبایل درس کوم خو دا قرآن سره اخلا او زده کوه یادوي دوی مختلفې باني یوزګار د یو سړي اجازت نه راکوي نه جوړه یم کې نه دی نشم یو سره بل سره بل سره لږ وخت تیر شو او ستا په دې چم داوټ کې چې د مشرک بنتی درس شروع مشرک بنتی خو دا درسونه کوي د قرآن سره د دې لپاره چې د موحدینو درس به بدنام کی او عام خلک په پویږي نه هغه وي تم قران وي دا قران وي نه یا تا تنس دی دی تنس ویلې په خبره باندې اوس دې لس کال ولتا مینه ته کو پنځه کال ولتا مینه ته کو تا ته نه کیناستا او چې مشرک بدعتي تش اواز وکړم دې نو په کور کې نو ټول پسې منډه کی چې په خلک یې هغه ته پس راځي که قرآن پاک دی که نه ته د پاک عقیدې بیان کې د پاکو سنتو بیان کې او چې کوم ګنده خلک یې مردار هغه دې مردار او مشرکانو پسې دي بس کومه خبره نو قرآن کریم د دې ناکاره پیرانو ملیانو رد کوي دې په دې د دې د جنگ جګړې ذکر کوي په قرآن کریم کې یا خلک نن خدای په دې ناکاره ملیانو باندې دا زندگی خدای یو چانس دی او دا خو صرف یو ځل ملاویږي دا خو بیا بیا نه ملاوي نو بیا به ته د هغه ځین ارمانونه کې چې خدای ما دنیا ته ولېږي چې زه قرآن ته کینم زه حق پرستو ته کینم زه توحید خپل کړم زه سنت خپل کړم زه صحیح عقاید خپل کړم خو ګورې بیا چانس نشته ښه دنیا ته ته راتلم دا یاد وساته سورت اعراف اتمه سپاره اټکتیس انتالیس کې الته کې بیان کوي دا ناکارا پیرانو مليانو دارنګه سورت ابراهيم آیت 21 22 کې دا ناکارا پیر د ابلیس او داغه د تابعین بیان کوي چې ناکاره پیر ابلیس د دنه په خپل چې کوم مریدان دي دا باندې بیزار شي ابلیس چې دی به د خپل پیروکارو نه بیزار شي سورت قصص آیت 62 او 63 کې صدای مکالمه ذکر کړي دارنګه سورت سبا کې آیت نمبر 31 32 کې صدای مکالمه ذکر کړي چې د پورس د قیامت په منځ کې مشتور باندې سورت صافات آیت 27 نه 30 پورې سورت مومن آیت 47 نه 48 پورې د دې نه کار خلکو هغه جنگ جګړې ذکر کړي دارنګه دریم قسم حق پرست پیشوا او گمراه تابعدار لکه سورت یونس آیت 28 29 کې دا حق پرست علما وو ته پرست قیامت وای چې موږ د تکل ویلو چې زموږ قبر ته راشه موږ سوال وکړي موږ د تکل ویلو چې موږ ته مدد شي وای دارنګه سورت النحل آیت 86 کې دا حق پرست علما با د دې مشرکانو سره مشتبه باندې چې موږ د تکل ویلو سورت احقاف آیت باید چی کی را بشی چې دا پرست علما ورسره دشمنی کوي موږ ته کله ویلو چې تاسو راشئ د په خبر ملي ولګوي او زموږ د سوالونو وکړي د قرآن کریم دا مکالمې زه په دې ذکر کوي چې ګوره دا ناکاره پیران مليان وپېژنئ ګوري دا ناکاره خلک وپېژنئ او د دوی نه ځان وساتئ انسان د دشمن نه اله بچ کېږي چې دشمن ته دشمن وای ځان ته راټول کړي او که نه د دشمن د دشمن نه وي او ته ورسره بیا میل جول ساتي نو کل دې ته به دې وغورځوي وقال الذين اتبعوا قال وبوي دلته کې قال وقار د چې یقول ویلې وي قرآني کریم د څه پروا نه کوي او باج خلک د قران کریم د فهم لپاره وای چې رسوله دې نه ذکرې د قران کریم فهم نشي سره لنو دلته کې تاسو ګورا قیامت خو په مزارې کې وی کنه مستقبل کې وی او چې وای د سره وړي دا د ماضي نو وقاله خامخا به وي هغه کسان اتبعو چې دا بیداری یې وله کړې وه لو ان لنا کرتا که چېرې وی زموږ دپاره دوباره تک دنیا ته نو فنتبرأ منهم نو موږ به بېزاره شو د دې پیرانو نه هم کته دې چر پسې به بیا ارمان کړي لو ان لنا لو تمنا یا کاش کوم یو ځل بیا دنیا ته لاړې دفن تبرع منهم نم ببیزار شو دی پیرانو نم کما تبرعو من لکه دا نن چې دی زمونه بیزار شو دا نن چې دی زمونه چورلټ انکار وکړو چې مونږ تاسو نشو بچ کولی نو کذالک الله فرمای خبرم دارنګی دا چې دنیا ته واپس راتلل نشته یریهم الله خیدی تلا ما لهم بدملون دنی حسرات نفس سنبی علیهم بدی باندې بدلا د عملونو د دای د بدو دا پیر ته چې سجدې کړې وي دا پیر ته چې پر رکوع شوي وو دا د پیر په نوم چې نظر نیاز کړی وو نو دی به وایي کاش چې ما د پیر په نوم نظر نیاز نه وی کړی کاش چې ما پیر ته رامدد شي نه ویلې کاش چې ما قبر ته رامدد شي نه ویلې نو بیا به افسوس کوي کاش چې ما د خپل مالونه په دې نظارو خلکو نه وی لګولې نو ما هم او نه ویلي جمله اسمیه د پاره د زیات تاکید وما هم او ندی دا مشرکان بخارجین وطن کی من النار دا اورنا ندی دی وطن کی دا اورنا پخبل خواهش چې دای وای چې موږ دا اورنا وطن غواړو او دای به اوزی دا چې نشی کی دا چې نشی کی دی چې دای به دا اورنا پخبل خواهش باندې اوزی یا ایوه الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا دا اوس پدې کې ترغیب ورکړي عقل طیب ته عقل طیب پاک خوراک ته ځکه چې څوک حلال خوراک کوي نو هغه کې الله یو جرأت یو شجاعت او یو بهادری پیدا کوي او مخکې سره رغبت دا دی چې مخکې رد شرک اعتقادي وشو نو اوس رد شرک فعلی کوي رد شرک فعلی کوي د دې لپاره چې دا شرک فعلی دا په خوراک کې کیږي دا په خوراک کې کیږي په دې کې اکثر د غیر برمانی د خوراک د نظرنیاز کیږي دا غنده خوراکونه مکوې دا رنګ نور غنده خوراک د شرک په تفصیل باندې سورې انعام مستقل را روان دي هغه کې بیا د شرک مکمل رد شوی دی زمونږ په اصول کې ویلو چې د شرک اعتقادي څلور اقسام دي شرک فی العلم شرک تصرف شرک دعا شرک فی العبادت د دارنګې د شرک پهلی سره څلور مسلې تعلق ساتي یعنی دوه اقسام دي او دو بیا هغه د دې مقابل دي لکه یو د تحریمات لباس چې بندیان د خپل ځان یو څه حرام دي او دوی د نزور لباس چې د الله نه مسیوا د بل چا په نوم نظر نه یادو نو دا ډول د شرک اقسام دي او د دې دوه په مقابل کې دوه څیزونه نور دي چې د هغې منل توحید دی لکه تحریمات الله منل چې الله یو څیز حرام کړی ته به حرام دی او دویم نظر الله یعنې د الله په نوم نظر نیاز کول او دا عیني توحید دی دې وجې نه زموږ اساسي فکر هم فرمایي چې شرک فعلي سره څلور مسلې تعلق ساتي تحریمات الله تحریمات العباد نظر الله نظر الله یا ایها الناس ای ټول خلکو کلو خورئ مما دا سنا فی الارض چې پس ما کې دي حلالا حلال طیبا پاک حلالا حلال چې جنس حلال دی حلال چې جنس حلال دی او طیبا ذات پاک دی لکه ګډان انسان پودان میخي چرګان جنس پاک دی او ذات پاک دی او ناپاک لکه سپی پشو درندگان جنس هم حرام دی او خوراک هم حرام دی طیبا حلال مطلب چې جنس پاکي کنه او طیب طیب دی دا چې یو څه په ذات خود حلال دی په غنم دی د دې جنس صفا دی کنه ګډ وا دارنګه چیلې چرګه د دې جنس حلال دی د دې غوښه بند خوړی شي خو کدا اوس دا د چانه راپټ کو د چانه دی دا سلا راوا غسل کی اجازه دا لري اجازه نو نو دا اوس شو حرام شو دا اوس طیب نه دی بزاد خود خدا شی حلال دی خو دا د پاره طیب نه دی دارنګ امام راغب په مفردات کې فرمایي چې طیب په شریعت کې هغه خوراک ته ویل شي چې هغه په جایزه طریقه یعنی په کاروبار باندې او یا د جایز ځای نه حاصل کړی شي او په لغت کې هغه پاک څه چې د انسان د ظاهر او باطن دواړه ونه لفندوز شي د حلال او د حرام په حواله سره دا یو آیت هم کافی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي حدیث کې راځي یا دی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه ام من الحرام ام من الحرام وای را بشي په خلق باندې یو زمانہ چې پروا باندې کوي خلق ما اخذ منه هغه چې هغه څه شي د زنا هغه چې هغه سپیده ده یعنی ته چې کوم خوراک حاصل کو ته چې کوم پیسې کوم مال حاصل کو ام من الحلال آیا دا حلال دی ام من الحرام او خدا حرام دی سنی دور کې تاسو وګورئ د حلال او د حرام بالکل تمیز ختم شو فتنې دور ډېرې شوې چې د حلال او د حرام بالکل تمیز څوک نه کوي بس خو چې څه ورته ملاویږي خېټې ته یې ورشي حرام نه ګوري مشتبه نه ګوري پردی مال نه ګوري د یتیم مال نه ګوري د لوکو ریسې ته نه ګوري ورشي سره د حجونو سره د عمرو قرآن کریم کې الله دې په دې عقل طیب ته ترغیب ورکړي چې تاسو حلال خوراک کوئ لکه سورته بقره ابن کثیر د سورته بقره آیت 172 لاندې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه حدیث ذکر کړي چې نبی علیہ السلام ما ته وی وای وای نبی علیہ السلام ته مو وی چې ما ته سزا چې عمل داسې دوه خو یې چې مستجاب دعوات شم چې زه دوا کوم او دوا مې قبلي نو نبی علیہ السلام راته فرمایل چې اتب شک مکا اتب شک مکا ولا خیته د صفا کړه حرامونه تاسو مستجاب الدعوات استاد په دعاګانې کوي نن خلک کوئی زموږ دعاګانې نه قبليږي نو دعا به څه قبول شي حرام خوري حرام غوندي په حرام باندې حج دزي په حرام باندې عمرې دزي په دا حرام دي موږ دې په دا حرام دي زکات ته خیرات ته رستا دعا به څه قبول شي حدیث د مسلم کې راځي کتاب زکات کې ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس ان الله طیب لا يقبل الا طیبا یقینا الله صفا دې پاک ذات دې لا يقبل نبت نو قبل دې خپل بندگان نه لیکن پاک مطلب چې څه ته کې حلال خوراکي الله بدنا هغه عمل چې کوم دی هغه قبول کړي مونږ دې روزه دا حج زکات چې هغه بدن الله قبول کړي الله په په دې باندې حکم کړی دی ان الله امر به المؤمنین او الله په دې امر کړی دی چې تاسو به حلال خورئ پاکه به خورئ الله وايي پاکه خورئ بل حدیث کې راځي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ابو هريره نه روایت ده یو سړی یو څه سفر وکړي حج ته لاړ شي په میدان د عرفات کې ولاړ دی مزدلفي ته ځي مینا ته ځي او سر په ببر دی او دوړي په الوتي دي او په عرفات کې لاسونه چت کړی دی او په حرم کې لاسونه چت کړی دی یا الله یا الله یا الله نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې سړي جامې د حرامو دي د ده خوراک د حرامو دی د ده اوبه د حرامو دي ده چې دا سره کوي پیسې راوړي د خرچې لپاره دا د حرامو دي نو څنګه به درته دعا کوي د دعا د قبلېدو لپاره ضروري دا ده چې ته خپل خوراک صفا کړه خپل خوراک صفا کړه او بنده خوراکونه مه کوه سورت بقره آیت 267 کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو حلال خوراک کوئ دارنګه سورې نساء آیت 2 کې وایي وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا خبيث بالطيب د یتیم مال مخره د ستاسو لپاره پلیت دی سورت مائده آیت 100 کې وایي قل لا يستوي الخبيث بالطيب پاک او پلیت نه برابرېږي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الحلال بین والحرام بین حلال مخکار دي او حرام مخکار دي وبینهما مشتبهات او د حلال او د حرام ترمنځ څه کارونه دي چې هغه مشتبه دي مشتبه مطلب پته په شوبه کې چې چې حلال دي او حرام دي لا يعلمون كثير من الناس او په دې باندې ډېر خلک نه ډیر خلک په باندې نه پوهیږي چې دا حلال دی او که حرام ها علماء ته پته وي یا خو په نس باندې معلوم کی یا په اجتهاد سره لکه نن سبا چې خلک د مړي په کور کې خوراک کوي دا حلال دی ځکه دې کې څه دي تاسو وایي کنه او یا دا کوي دا کوم حلال روټي پخ کړی دا راوړم دا نو دا خو زهرا مننه چې تاسو نه خورئ وایي روټۍ حرام نه ده د مړي په دې کور کې دا خوړل ناروا دي وایي دا مکروه دي مکروه تحریمي دي مکروه مطلب د الله ته ناپسند دي او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د دې حدیث څه ده چې په منځ تک شبهات استبر علی دیني ورزي چا چې د مشتبه سيزون د ځان ساتلو نو د عزت هم بچو او د دین هم بچو او که دی په مشکوکو سیزنو کې پریوتو نو سکیدی شي چې سبا دی په حرامو کې سبا دی په حرامو کې پریوځي نو نن د مړي په کور کې خوراک مکه او په هغوی چې د مړي په کور کې خوراک خلکو ته ځان مړ کوي د مړي په کور کې خوراکونه مکه چې زړه دې نه مړ کړي سبا به دې ضمیر مړ شي نو سم من بک من امید بدنه جوړ شي نو بیا به د تنه حق کاری نه به اوري او نه به ویل شي بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای د دې مېدی مثال په شان دی یو طالب دی په باغ کې یو طالب دی او هغه د صفا او برازي صفا او بری پکې او د دې طالب د وبچ دی نو دا د باغ دیونو لذي او په خوري پکېږي او په خوري به باندې کېږي صفا وبو دي ونه خو خپل ورځ ته ورځ ترقي کوي خپل خپل میوه ورکړي اوس که د باغ د دې تالاب د اوبو خرابې وي ګنده وي زهریله وي نو داسې دیوانو ته لاړ شي په دیوانو باندې به بده سر راشي دا شانتي مثال د معدې دی معدې ته چې حلال خوراک لاړ شي او دا په معده کې هضم شي که غوږونو ته دغه وینه لاړه شي نو بنده به حق اورېدل خوښوي د خدای کتاب سنت د نبی علیه السلام ښې خبرې بدې خبرې به نه خوښوي لاسونه ته لاړه دغه لاسونه به اوس حق پسې نیول کوي که خپو ته لاړه د خپې به حق پسې تک خوښي که زړه ته دغه وینه لاړه نو په دې زړه کې به د حق دپاره سوچونه او فکرونه کېږي او په دغه وینه دغه خېټې لا دغه معدې ته خوراک لاړو د حرامو او دغه هضم شو د دې نه وینه جوړه شوه دغه وینه چې سترګو ته لاړه شي د کوشش به دا چې ټول عمر غیر محرمو ته ګوره کوشش به دا چې فلمونه او ډرامې پې ګوره دغه وینه غوږونو ته لاړه ټول عمر به پردۍ خبرې اوره د شرک بدعت بیا اوره مخسارنې کوه جاسوسۍ کوه دغه خبرې کوه که خلی له دغه وینه لاړه نو د خلی نه خو باندې چېرته حق خبره راوندو کې چې په بد دروغ غیبت دوکا فراډ دو نمبري که زړه ته دغه وینه لاړه په زړه کې به چې تدبیر وي د حق په خلاف په زړه کې چې تدبیر وي نو د حرامو د پیداوار دیو چې حدیث کې راځي نبی علی سلام چې کله کور ته راغو او ناشنا شي په پروتو په دسترخوان نبی علیہ السلام وی من اين يعيش عيشي له چرته دا عام طور باندې کور کې دال سات پخېږي کنه او اوس پلاو راغله دی دا پلاو چرته دا غوښه چرګان چرته نو تاسو کوا چې دا د دم ته کور د وادي نو یې خورم او کنه دا د یو حلال خوراکي مطلب سنت طریقې سره یو واده شوی دی یا یو سنت سره طریقې سره او خیرات شوی دی یعنی بدعت نه دی جمعه مخام نه دی یا چا لسه روټۍ کړی ده دعوت یې کړی دی حقیقي کړی ده یا حج نه څوک راغلی خیرات یې کړی وای نه راغلی حلال خوراک دی کړی او کنه دا حرام او دا بنده ګټه د حرام او الک تپوس کوا دا نه چې د جناورو غنیار سواره چې شمت به وي باندې باندې بالکل تپوس نه کوي بس وي پور تر غلي دی خوري او کور ته راغلی تپوس به کې هر شی به نه ورچوي بل دا دی چې یو بنده یو تحفه یو څیز درکوي لږ دا ګټې ته هم ګوره نو دا ګټه څنګه ده حلاله ده که حرامه ده د هر چا څیزونو لړه مخه کوه چېرې بس باران دی د تحفو را بنوري ګورئ انسان چې حلال خوراک کوي د کې شجاعت پیدا کیږي او د کې بهادری پیدا کیږي پته کې غیرت پیدا کیږي پته کې د حق طلبۍ سوچ پیدا کیږي لکه امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي چې پنځه خصلتونه داسې دي چې په دې باندې علم مکمل کیږي یو د الله وحدانیت دویم د حق بیان یو چې باندې الله یوازې د پرو مني دې حق بیان کوي د چا نه پیری کی شرمېږي نه او دې اخلاص دا د الله د رضا لپاره کوي دا حق بیان چې د پیسو لپاره د خپل مفاد لپاره یا د لوازۍ لپاره نه کوي او څلورم والعمل على السنه په سنت طریقو باندې عمل وکړي او پنځم اکل الحلال چې باید حلال خوراک خوري د بدی باندې علم کامل کیږي فإن فقدت واحدة او که په دې پنځو کې یو کم شو نو دا د دې سړي دا عمل چې دی دا بره نه خېږي هر انسان مشرک دی دې دې مونږ کې دا بره نه خېږي یو انسان د حق بیان نه کوي کاتم د حق د مخ کې تیر شي چې انسان حق پټه پر د الله لعنت وري لعنت یو کړه د دې ځانې کملم بره نه خېږي یو انسان پیدا دی د دې کملم بره نه خېږي یو انسان حرام خوري د دې نه کمالم پرونه د دې منځ نه قبلي کې حدیث کې راځي یو ون وړي چې د حرامو کې سلوي خرج د منځ نه قبلي نن خلک لګیا دي منځونه هم ډیر دي حجونه هم ډیر دي عمرونه ډیر دي او د حلال او د حرام تمیز نشي چې دا په کومه طریقه ګټم دا تجارت څه په کومه طریقه کوم دا نوکری څه په کومه طریقه کوم نوکر به یې تنخوا به اخلي او بې ځایه چټیانې به کوي څوک به پکې د تجارت لپاره کال چټي والي او تنخوا به اخلي د تنخوا د څه شي اخلي دا خو چټیانې وکړي ته تنخوا د څه شي اخلي کال په کال به تنخوا چلیږي او چټي به اغوستي وي او لګیا به بل ملک له پکې تللی هلته به هم ګټه کوي دلته به هم نو دا غداري نه ده دا خیانت نه دی ترغیب ورکړي اکل طیب ته چې صفا خوراک کوه شجاعت در کې پیدا شي بهادری در کې پیدا شي د سستی در ختم شي انسان چې حرام خوراک کوي د کې سستی ډیره زیاته یا ایو الناس چې ټول خلکو کلو خورای مما دا حسنا په لار دې چې پزما کې حلال حلال چې جنس حلال دي لکه خدم طیبا پاک چې سستا دا هغه چې د لونو موسم شي ورګټ شي په پردي پټي باندې او د چا نه ګیړی را پټاوه او د چا نه موزی را پټاوه باید خلک د دې خبرې فرق نه کوي که نه د څوک په تېریشۍ کې غلاو کي د څوک په ولاړ فصل کې غلاو کي او څوک په بوجو کې غلاو کي نو داسې نه ده غنم دی حلال دی او چې برغلا دی پکې نه کوي ولا تتبعو تابعداري مکوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان شرک مکوئ بدعت مکوئ شرک او بدعت د شیطان تابعداري ده انه یقینا د شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکاره انما یامرکم انما یامرکم بالسوء یقینا حکم کوي تاسو د شیطان بالسوء په بدو یامرکم ایوسوسکم وسوسه اچي تاسو کا بالسوء په هغه اقوال د شرک سره را مدد شي له یزان او د بغداد شایندي را والفحشاء یو په شرک فعلی سره په شرک فعلی چې د بابا په نوم د نظر نیاز ته خو د بابا ته منجور ته روانه کړی ده وان تقولوا دا چې وایي تاسو الله په الله باندې ما خبر لا تعلمون چې تاسو پینې پويږئ شرک پويږي مینا او دلایل وته ګوري وایذا قیل لهم دو سجر ورکه د استدلال الباطل ته وته د داشیر فلی کې اور فلی کې میلاد فلی کې دای څه وای زموږ مشرانو داسې کړی دي زموږ مشرانو داسې کړی دي نو د مشرانو دا قول به دای تعالی په دلیل کې درکړي نو سم مشر پویږي علی مو متبع د قران او سنت وو او که اسی زماله د مشر قول په تایید کې راځي قرآن کریم کې داسې آیت پنځه ځای ذکر شوی دی دلته سورې بقره کې سورت مائدہ ایت ایک سو چار کی اور سورت عراف ایت اٹھائیس کی سورت لقمان ایت اکیس کی اور سورت زخرف ایت بائیس تیئیس کی په دې کې مشرک د خپل شرک په دلیل چې د پلار نیکه هغه عمل راوړي او هغه پلار نیکه چې هغه ګمراهان دي نو وایي دا قیل لهم کله چې ویلې شري ته اتبعو تابعداري وکړئ ما دا قرآن دا هغه توحید انزل الله چې را لېږلی دی الله په قرآن کې بیا توحید هم دی سنت هم دی قالو نوای دی بل نتبعون بلکې موږ په تابعداري کوو ما دا غسل پیدا علیه چې مونږ دې دې موږ په دې باندې ابان مشران خپل دې ته وی تقلید مضمون مضمون چې مذمت شوی دی دا تقلید ممدوح نه دی دا تقلید مضمون دی مضمون چې مذمت شوی دی دا بد تقلید دی جواب کوي الله چې اولو کان اباهم اگر چې مشران دې پلار نیکه د دې لا یعقلون شیئا نه پوهېدل په قرآن باندې ولا یهتدون نه هدایت یافتو ګوره دلته دوه شرایط ذکر کړه د اتباع لپاره یو دا چې په قرآن او سنت پوهېږي نو دی کې عقل نو او دویم ولا یهتدون چې هدایت په کې نشته کوم مشر کې یعنې هغه عمل هم کوي د ستا د پلار نیکه سره خو یو علم نشته او دویم عمل نشته څه په دغه ابتدا کې تفسیر قرطبي په دې ځای باندې وایي چې بعض خلکو دا آیت تقلید سره لګولې دي تقلید سره لګولې دي لکه موږ د امام بنیفه تقلید کوو دا رنګه څوک د امام شافعي تقلید کوي څوک د امام احمد کوي څوک د امام مالک کوي نو وایي دوی وایي چې وګوره خلک لګیا دي تقلید کوي او قرآن څه وایي چې د دوی مشران لا یعقلون شیئا ولا یهتدون استغفر الله امام ابو حنیفه عاقل نو هغه هدایت یافته نو امام شافعي امام مالک امام احمد بن حنبل دا خو څه تابعین او څه به تابعین او د دوی په قرون باندې خو نبی علیه السلام بشارت ورکړی دی نو امام قرطبي وایي چې دا آیت خو د کفارو په مذمت کې را لېږل شوی دی چې څوک د پلار دی کو هغه غلطه ابتدا کوي په کفر کې په ګناه کې او هر چې په حق خبره کې تکلیف دی نو هغه د پلار دی کوي او د ائمه اربعه وي نو هغه وایي چې دا خو دا خو د اصول د دین نه دی یو مسلمان به اجتهاد کوي او یا به یو عالم اقتدا کوي د عالم د تقلید د بغیر د سره بل چاره نشته نو مثل الذين مثلك يا محمد مثلک یا محمد و مثل الذین کفروا مثال دا کسانو چې کفر کړي دي کما مثل الذی یلق بما لا یسمع الا دعاء و ندا مثلک یا محمد دا زموږ سره په یو لپاره کړي نبی علیہ السلام ته قران کې الله چې تکیا محمد نبی لکه یو ترز شي دا سروي ټوپ وای دا شي کنه سرګار ټوپ وای چې شروع کی او نور دای په دې نه کوی چې شو چالو شو دا چې د مشرک دی واس دا واس لاړ شي د بدعتي دی وخت د قران اواز لاړ شي او نور دای په دې کوی نه لکه دا بیان دسو ته یې نه حق اورېدی شي نه حق ویلی شي او نه په حق کې سوچ او فکر کولی شي نو سمن کان دي دا حق دا ورېدو نه بکمن ګونګیا دي دا حق د ویرو نه وکړو نه د دا حق د لیدو نه فهم بس دی لا یا قلون دا کل نه کار نه اخلي دا تناور دي دا خخره دي یا ایها الذین آمنو دا صورت کل په تحریمات لباس باندې الله وایي ما یو شي سره حرام کړی تاسو د خپل ځان ولې حرام وایي یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کلو خورای من طیبات پاکیزه ما هغه رزقنا کوم چې رزق درکړې موږ تاسو ته پاکیزه خوراک کوي ګټه خوراک وکړه واشکرو لله شکر ادا کړئ د الله چې الله تعالی حلال خوراک درکو پاکیزه لته دا حلال چې د سپور روټۍ درکو کنه د پیاز سره په دې شکر ادا د حرام په هغه چرګانو بسو کې د حرام په هغه بیانو بسو کې په فلاونو بسو کې چې هغه دیني چې څه دې ختم شي هغه غیرت ته نه ختم شي او شجاعت او بهادري ته نه ختم شي په حرامو بسو کې کلو خورای من طیباتی پاکیزه مال ما رزقناکم هغه چې رزق درکړی موږ تاسو ته واشکرو لله او شکر ادا کړئ د الله ان کنتم کچریای تاسو یاه خاص الله لره تعبدون عبادت کوونکي مطلب که تاسو د الله عبادت کول غواړئ نو تاسو حلال خوراک وایي په خبره باندې بعضې خلک وایي یاره مونځ ته مېړه نه کېږي مونځ ته دې ولې څه نه کېږي څه چل دی سخت چې واده نه وم شپه ورځ به حوصله پرته وم مونځونه به وم نفلونه به وي روژې به وي هر څه به مې کوم او وایي چې دا واده شوي یم چې شر ته مېړه نه کېږي وایي تپوس دې وکړه چې خاوند دې څه کار کوي خاوند دې حلاله ګټي که حرامه ګټي ځکه د حرام یو اثر خو په انسان راځي کنه نو چې انسان حرام شروع کی نو د انسان نه د عبادت هغه چستی ختم شي سار مونږ به روزانه قضا کیږي ماسپخین به قضا کیږي دوه مونږونه به قضا شي درې به قضا شي آی دې پاسه مې دې پاسه پای دې هی دې کې په باندې ټیم تیر شو پاله شي دا سستی پیرا غد څه د وجنه دا دې هټې د وجنه درس د باندې شي پاسه دې درس به شروع شي دې بل د کټه نشي پاسه ولې حرام خوري دا رنګه د نیکای په کارونو کې دوی نسوس دي ځکه د حرام او غسر راغو نو کته د الله عبادت کول غواړي ته حلال خوراک حلال دې سپوروي حلال دې لګوي خو چې ته په الله عبادت تاسو انما حرم علیکم المیتہ اوس بیا بیان کوي د تحریمات الله او حرمت ذکر کوي د نزول العباد تحریمات الله یعنی دا څلور سیزونه ذکر کوي چې دې ته الله پاک حرام ویلي تاسو مته حرام وایي او د دې څلور سیزونو حرمت ذکر کوي ځکه چې دا څلور سیزونه په ټول هغه ادیانې سماویت کې حرام او بیا په ټولو کې خصوصا نظر د غیر الله دا خو بالکل حرام دی دا ول نه تر اخره نو دا څلور ذکر کوي چې که حرام دي نو هم دا دي دا به خامخا تاسو اوس پس دې حراموي دي دا به نو خورئ او نو چې کوم حرام دي هغه خود دي نو انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام کړی د الله په تاسو باندې مردارا مردار سو اي اکل المیته تا خوراک د مردارې خوراک د مردارې په تاسو باندې حرام دی مردار څه ته وایي هغه ځناور چې بغیر د ذبح نه مړ شي کله د انسان په دې کې خپل د عمل دخل وي او کله نه وي نو کله د انسان وي د مرای نه پړې تاو شي او پاک شي یا کله بنده حلاله کوي د ذبح په ټیم کې چاړه صحیح استعمال نه کړي هغه د سارک ولا کټ نه کړي درې څلور رکونه یې که نه د څاروي په عمرۍ کې نو دی ولا هغه درې رکونه خو مخامخا ته کټ کړي که نه نو دی درې نه دوه رکونه کټ کړي یا یو رک کټ کړي نو په دې نو څاو خطر دا ناروا ده سورته مائده کې د مردار څلور اقسام راځي والمنخنقه والموقوزه والمترديه والتسبيحه اوس مردار جنس حلال دی ګډه بيسا په طریقه د شهي باندې زم هنه شو نو ناروا شو ودمو وینه بشړ بيدون کې وینه وینه چې دا هم حرامه ده سورته مائده د 145 کې وتهم مسفوخه هغه وینه چې په شور بهيږي د دې خو جنس هم حرام دی او دا وینه هم حرامه ده ولهم الخنزير ځکه دا وینه ځکه حرامه ده چې دا ټول جراثیم دي ولهم الخنزير یو وخت د خنزير او دریم شي حالانکه خنزير خو ټول حرام دی او وخت د خنزير څه کوي دا چې عموما په سړی کې خلک وخت تاول اسره کوي چې وخت اصله نو ولما خنزیر غوښه د خنزیرو د خنزیر خو هډوکي او سرمن او لکونو پورې هر یو شی حرام دی ځکه چې خنزیر بې غیرته ډېر زیات خنزیر لوتی دی ډېر زیات د خنزیر غوښه چې بنده وخوري نو د هغه دغه غیرت او حیا ختم شي وما اهل وعه کلمه څلورم نمبر او هغه کلمه چې اواز چې شي په هغې باندې لغیر الله بغیر د نوم د الله نه دا ګډ د بابا په نوم ګډ خو حرام حرام شو او دا کلمه چې دا وي چې دا ګډ د بابا په نوم دا کلمه دې حرام ده دا د ټول نصيحت پلیت دی دا نه سر د غیر الله یو سوال راځي چې صرف په دې وینا باندې چې دا ګډ د بابا په نوم نو دې سره دا وایې ولې حرام شو په خبره باندې دې سره دا ګډ چیلې ولې حرام شو دې سره د حلوا پراټې ولې حرام شو دا ځکه چې په الفاظو کې تاثیر وي الفاظو کې تاثیر وي د جدا کېدو مو د یو ځای کېدو مو یو سړی خو دې ته وایي انت طالقون ته په ما طلاق یې اوس دې خو د خاوند ته کوروالی روا شو که نه دا ښځه د دې سړي نه اوس بچي راوړی شي که نه مخ پرده ختمه شوه د بدن پرده ختمه شوه الفاظو کې تاثیر وي ښه بعضې الفاظو کې الله یې ښه دي ځان د بعضې مفسرین دلته کې د مما اوهله نه مراد ذبح اخلي هغه څاروی اوهله چې ذبح شي به هغه لغیر الله بغیر د نوم د الله نه مفسرین دا معنا کوي په یاد ساتئ دې ته وایي تفسیر بالنور دا د تفسیر یو قسم دی تفسیر بالمصداق دا د دې آیت یو مصداق دی چې ساروی حلال شي یعنی نور یعنی اکثر خلک باباګان له ساروی بوزي کنه هغه په ځما کوي اوس که د دې نه علاوه څه شی وي لکه خلک چې مړ شوي ني نو اهلا ته ویل هلالي سوي ما بیا شوي دا دا نه چې ما بیا ذبح کا یا ماشوم چې پیدا شي نو عرب استهلت السبيو اواز کو ماشوم نو دا نه چې ماشوم حلال کړی شو قرآن کریم کې الله رب العزت نظر د غیر الله ته وځي حرام دي او د مور سره د نکاح حرمت ته یو ځل حرام ویلي دي سورې نساء 23 کې دا وځای وته حرام ولې ویلي دي څه چې دا خلکو حرام نه ګڼل لکه اوس هم خلک وایي یاره دا د بابا خورده ده او تاسو د بابا خورده پدې شي او دا خو د ولي او تعظیم دی د مې چې قرآن ویلا حرام ویلي دي نو تعظیم څنګه وکړم لکه دې سورته بقره دلته کې دلته کې نه چې ذکر الله ته حرام ویلي اې 173 کې په دویم ځل باندې سورت مایده تین کې په دریم ځل باندې سورت مایده نوې کې په څلورم ځل باندې سورت انام مایده سو اکیس کې په پنځم ځل باندې سورت انام مایده سو پینتالیس کې او په شپږم ځل سورت نحل آیت نمبر سو پندرہ کې او په اووم ځل باندې سورت حج آیت تیس کې فجتنبو الرجس من الاوثان هلته به مې په خپل خپل ځای باندې په وضاحت کوم نو قرآن کریم کله ورته نجس وای او کله ورته رجس وای نجس هغه پلیتای ته وای چې ګندګي خو ثابت نه کوي او رجس هغه ګندګي ته وای چې پلیتم وي او ثابت وي کوي لکه وایي متیاسي نو قرآن کریم نظر د غیر الله ته رجس ویلی او کله وته نجس ویلی او یره تاسو د یو بې عزتي کوي او تاسو وایي چې دا خورده نه دي دا ګوري دي نو خورده پارتي لفظ دی پس خورده څه ته وایي ولا ته وایي باندې چې خوراکو کې نه څه جوړي ولدي جوړ شي د څنګه چې قران کریم نظر د غیر الله رد کوي نو داسې په حدیث مبارکو کې د نظر د غیر الله رد اګه خطیب بغدادي الکفایه کې اصول حدیث باندې کتاب دی د سلمان فارسی رضی الله عنه پر روایت کې سلمان فارسی رضی الله عنه وایي چې نبی علیہ السلام نو اوریدلې دي چې څو کسان د یو مچ د وجې نه یو جنت ته لاړو بل جهنم ته لاړو صحابه چې تپوس کوي په کې بزاني که یا سلمان یا سلمان دا دوه کسان څنګه د یو مچ د وجې نه جنت ته لاړو بل جهنم ته لاړو نو د سلمان رضی الله عنه ته وی چې په دې بنی اسرائیل کې درګه او په دې درګه باندې د خلکو لار وه نو ده ته وی منښت او که تقرب دو دې نشته نه سره ډېرې ورته وی خو دې چې هېڅ هم د سره نشته دا یو مچ راونیسه او وایي دا مړ کوو چې تر کاسې راوړه هغه چې مچ راونیو او د بابا په نوم یې ورغورځولو مجورانو غو د لار آزاده کړه او چې سړی مړ شو نو دی جهنم ته د یو مچ د وجې نه یو سړی جهنم ته لاړو نو دا بنده چې امانی د ورځې دی یو چې په یو دې کې وسونه مچان راځي او دا یو غوې چې بنده کوسي درګاه ته لکه دا یو وای د څونه مچانو مساوي یا باندې چرته والی درګاه ته ویسی یا به پراټي والی ځکه منجور خو کار سره باندې راخږي څو 25 ورځې ورکی چې هغه منجور ته وایي نو دا د شرک اقسام دي او په دې سړی د عقیدې د خلاصېږي په دې باندې سړی د ایمان د خلاصېږي دارنګه کتابونه هم د فقې چې کوم کتابونه دي هغه هم نظر د غیر الله ته حرام دي تفسیرونه مو د حرام ویلي دي لکه پتا وافیزیا ارشاد طالبین میرت مسائل فتاوا دارالعلوم دیوبند د مفتی عزیز الرحمن کفایت المفتی د ټولو فتاوو کې دا لیکلي دي فتاوا رشیدیه دا چې نور ډېر کتابونه چې نظر د غیر الله حرام دي دا رنګ د اولیاء او اقوال سوره دا پیر بابا د خلک یو د پیر بابا په نوم باندې نظر نیاز کوي داغه کتاب ته تذکرۃ الابرار ولا شعر هغه وی چې کم سره په یو درګه کې خپل زناور ذبح کی نو هغه فزاد هم مشرکون ذبح کون کې مشرک دی وذبیحته میتتون او دا چې کم سروي حلال کو دا مردار ده ومراته باینتون او خدای په طلاق باین باندې طلاق طلاق باین باندې طلاق شو طلاق باین باندې خزه په طلاق شو اوس کده دې خزه سره رجوع کو غواړي اول به کلمه د ایمان وای بیا به تجدید نکاح کوي دا پیر بابا څه فلخ وای تاسو اولیاء نه منئ راځي تاسو اولیاء وخه اولیاء څه ته وای تاسو اولیاء پیژنئ تاسو نوم اوریدل چې تاسو اولیاء نه منئ دارنګه باز خلک نه غاړې واخلي یا پور ته ناوی را دنه کې نو داغي مخې له زر زر سګټ چیلې یا چر ګلال کی دغه دا حرام دي د یو انسان په تعظیم کې قرباني کول دا حرام دي او ته ته چې دا همغه دا د ناوی په نوم نه کوو یا د دې ګاډي په نوم نه کوو نو د ناوې د ګاډي په نوم کوی نه کې او هغه په تعظیم کې خوري کوګنه دا حرام دي خدای نه روا دي قرباني د الله نه مسیوا د بل چا په تعظیم کې دا ناروا ده په دې باندې کتاب ته مستقل د مولانا مفتی شعیب الله خان کتاب ته په د هندستان عالم دی وتو کې کتاب ته عیسی علی ثواب پر تحقیقی نظر بهترین کتاب ته مطالعه ضروری ده چې باندې یو ګوري پته وته لګي چې را هم چې کوم کارونه کو دا څه کو دا مخه کو کنه پس نو نظر د غیر الله د ټول دینونو کې حرام دی ځکه چې د دې تعلق د عبادت سره دی او عبادت په ټول دینونو کې د الله نه ماسیوا بل چا ته بول دا حرام دی نو ما هغه کلمه او هلا چې आवाज شي به باغې باندې لغیر الله بغیر د نوم د الله نه نظام حرام ده او من استراده استراری حالت ذکر کوي قرآني کریم دا کار دی چې کله یو حکم ذکر کړي نو بیا دا غینه استثنایی حالات هم ذکر کوي کوم چې انسان مجبور شي د حرام تر دې بس کوي د لوی عمرې بس شته نه د فمن استراها دا چې مجبور شي په لوګه کې سورت مائده کې بیا دا قید ذکر شوی دی چې مخ مسدن په لوګه کې د لوګي مري او بل څه شی نشته دی او په داسې حال کې چې غیر باغین په داسې حال کې چې نبی را فرمانی کوونکې غیر باغین او غیر مستحل ولا عادل یعنی حلال نه غني دې د لوګي مري نورې نشته مردار ده مردار پښوی ده دا غینه بل څه لکه چې وبد یورپ ملک کې دی اول پکې ټولې بس مردارې پخېږي حلال خوراک نشته او دې د ژوند کې مری دی بس کوي ها لکه شان به دې دونه وخوري ولا عادن چې دا چې نه چې ځان دې دومره مور کې چې رکیم پیو او بیا ته کوتای ډکه کې چې ځان له کور لم راوړي یره پارسل را لجوړ کدا او بل وخو خورم دا داسې نه فقط دومره چې دا لوګې ته ختم شي او دې به د مرګ نه بچ چې که څلور سیزونه پراتی د دې مردارونه ناول به دې د مردارې نه راخلي که مرداره پکې نه وه نو بیا د وین نه راولي ځکه په لکه دې کې نه حرمت چې د یو بل په نسبت کم دی که بیا وینم نه وه نو بیا لخم خنزیر او که لخم خنزیر هم نه وه نو د ټولو نه په آخره کې نظر نه دا نه چې د بابا د خوردي ناول ګپه ووه نو فمن استر راتوک چې مجبور شي په لوګه کې غیر باغ په داسې حال کې چې نوی د الله نه فرمانی کوونکې یعنی نیوی حلال ګڼونکې ولا حاضر او نوی د حدا تیریدونکې چې ځان په تر مرای مرای نه مړای نو فلا اسم علیه نشته ګناه په دواني ان الله یقینا الله غفور رحیم بخونکې دې خاص مهربانا ان الذين يكتمون ما انزل الله دا څه ورکړي کاتمینه حق ته چې چا حق ورکو او دا رنګ د حلال او د حرام بیان واضح نه کو نو دا وی د پاره د سلو سزاګانی الله رب العزت ذکر کړی ان الذين يقيننا فساد يكتمون چې دوی پټي ما هغه احکام د توحید او سنت ما هغه حلال او حرام ځکه مخکې ذکر شو کنه توحید او سنت حلال او حرام ما انزل الله امت را لګلی دی الله من الكتاب د خپل کتاب نه ويشترون خوخي به د دې په مقابل سمن قليلا د دنیا لگا د توحید په مقابل کې دنیا خوخه د سنت په مقابل کې دنیا خوخه د حلال او د حرام په مقابل کې د دنیا خوخه نو که د توحید او د سنت په مقابل کې د قران په مقابله کې تعالی څوک دا ټول دنیا درکې کنه دا ټول دنیا نو ګورې دا سمن قلیل دی ښه دا هم لږه دنیا دی اولایکه دا کسان ما یا کلونا نه ډکوي اوله سزا ما یا کلونا نه ډکوي په بطونې په خپلو خېټو الا النار لیکن اور د عقله په سیله کې چې راشي په معنی د ډکېدو دا دی چې وایي چې نه موږ وخوړه نظر د غیر الله دی وخوړو حرام دی وخوړو او خبرې به ونه کړي دې سره الله په ورځ د قیامت الله په سره خبرې ونه کړي څه مطلب حالانکه قرآن کریم کې خدای په دې ثابت دی چې الله په سره خبرې کوي د څنګه خبرې په سره ونه کړي د رحم خبرې په سره ګوره خبرې دوه قسمه یو خبرې د محبت وي او یو خبرې د غصې او د قهر وي نو دای سره به الله د رحم خبرې نه کوي دای سره الله د محبت خبرې نه کوي دای سره الله د قهر خبرې کوي د غصې خبرې نه کوي الله دې موږ خپل غصې نه پامه او په دنیا کې هم پافه نه نو الله یزکیهم الله وتخبی الله سره رحم خبرې ځکه نه کوي چې دې الله د مخلوق د اصلاح لپاره مقرر کړو او د حق بیان نکو نو الله دې نه خپه شو د قهر خبرې په سره کوي د رحم باندې کوي ولا یزکیهم او نه پاک دي د ګنا نه ولا یزکیهم د درې مسزا د نه پاک دي د ګنا نه ځکه چې کله کله به یو مسلمان ګناه کړی وي نو هغه به جهنم ته ورواچول شي څه وخت او ګناه نه به صفا کی نو واپس به روباسي او بیا به په د جنت په اوبو ولم به صفا به کې غسوي موي به لري کی ولې جامې به تواشه جنت په ولوي خدای به الله صفا دې کی ولي ځکه چې عالم د انسان په تسکیه نفس باندې مقرر شوی او د چا تسکیه نفس سره ته بس هر ځای کې خپل ځان ته کشۍ واله خپل ځان له ترخص واله چې بس چې څه دې دې ځان له راټول کړ د چا د عقیدې د عمل فکر ته نو کړي ولهم او د دې د پارا سلور مسزا او د دې د پارا صاحب دې درنا دردو ته وي یو یو وختو یو یو د په درس کړ ولی ځکه دې دنیا کې هغه پرس لړ ډیر دردونه په یو یو خبره په یو یو پروپاګاندا په یو یو تهمت دارنګې په وهلو، په ټکولو، په جګړو، په قسما قسم حرامیتوبونو حرکتونه به یې داسې کول چې د اخبرس روډه به یې پې تړتولو نو الله وایي ستا له داسې سزا پرته ده چې ډه به دې پې تړتي اولایک الذین دا کسان دي دا څلور قسمه سزاګانې دی ته ولې ذکر شوې ځکه وجه ذکر کوي چې دوی ګمراهي اختیار کړه کنه هدایت پرې اولائک الذین دا کسان دي چې د خوخه گمراهي گمراهي حق پټول بل هدا په بدله د هدایت جګه هدایت بیان پورو د قران او سنت او عذاب او د خوف او عذاب بل مغفرت په بدله د بخنه مغفرت د حلال او د حرام بیان کولو د حلال او د حرام گواهی ونکړه او بس هغه د عذاب اسباب ځان له راجمه کول خو د مغفرت اسباب راجمه نه کړ د فما اسبرهم ولا النار د کوم چې صبر ما کړل دی په ور باندې دوه معنی دلته وما اصبرهم على النار وسمر صبر کول کړي دی په ور باندې ما د تعجب دی وسونه صبر ما کړي او د داسې په خوشحالي ور روان دي دا د څه یا فما اصبرهم على النار ما د استفهام ده یعنی ای شین کوم یو څه دې چې دې دا په ور باندې دون کلک اڅه شي دې سیدا بدتی مولا په پخې دا باندې لا صحیح راوي دې پنځپیرانو او زور دین روان او زور دین روان کو الوا پر اټی را باندې باندې کې دې چې می پښ په خلکو لاس چت کو دا روټای غاڼې په الوا غاڼې په پر اټی په قسمه قسم خیراتونه به خلکو کولي بچپریانو را باندې بند که په خېټه به لاس وای یاره زور دین وران کو زور دین نه ستا د خېټې دین وران کو خېټې شرمولي یې په هر ځای د مړي په کور کې به ناستې شرم به وله نه ورځي د ټمو مخې له به ناستې روټۍ به خوري شرم به وله نه ورځي ذالک مشرک بدعتي ډېر بې حیا دی ذالک دا د دې وجنا دا په اور باندې ولې کلک شو ذالک دا د دې وجنا بان الله یقینا الله نزل الكتاب را لګل دې قران بالحق د پاره د سربندولو د حق الله د قران د سربندولو د حق د سربندولو لپاره را لګل د دې انکار وکړو د دې اعتراض وکړو د دې جګړې شروع کړو نو ان الذين يقيننا فسان اختلفوا اختلاف کړي دي اختلاف کړی دی په کتاب په قران کې نو لفی شقاق بعید خامخا دی په مخالفت کې ډیر لري تللی دی د حق نه چې دا په قران او سنت کې اختلافات او جګړې کوي کنه نو دی د حق نه ډیر لري تللی ډیر لري تللی د دې سواپتی نه ممکنه ده ځکه چې څوم من بک منومي فهم لا يرجو ولګي نو کنه یې دا غلې سره فهم لا يرجو د دې زونه مو شوی دی د ډیر لري دی د دې سواپتی نه ممکنه الله سره رابطه کوي نه کله بنا وخت پکې راځي نه بس په دې ځای باندې د صورت هغه دې مېسا ذلك لمن لم يكن أهل واسر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشار الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنصرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والسراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب بیان د څلورو مضامینو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله په اعتبار د مضمون سره صورت په څلورو حصو باندې تقسیم دی اوله حصه یې چیانوې پورې په دې کې بیانو د اثبات د توحید دویمه حصه یې چیانوې نه تر څو ستتر پورې دې کې بیانو د اثبات د رسالت د جهاد لپاره نهایت تفصیلی کلام کړی دی د دې لپاره چې د توحید او د سنت د پرچار دا بغیر د جهاد نه کیږي نو افسوس چې خلکو د جهاد نه د خلکو دومره زړه بد کو دومره د زړه بد کو چې د جهاد نوم ته خلې خلک د نفرت کوي نو الله د اسمان نه ستاسو امداد له فرشتي را لېږل شي مخکې فرشتي را لېږل دي اوس کوم څه امداد له فرشتي راولېږي نو قران کریم کې الله رب العزت د جهاد بیان کوي تفصیلی د جهاد درې منازل دي یا درې درجات دي قرآن کریم ذکر کړی دي یو ته ابتدایي منزل په دې کې درې خبرې ضروري دي میدان جهاد ته تلو نه مخکې د مجاهد د نفس اصلاح د مجاهد د کورنۍ اصلاح او د مجاهد د ملک اصلاح دې ته تهذیب الاخلاق هم ویلي شي دی ابتدایي منزل ته تهذیب الاخلاق او د ملک د اصلاح لپاره پکې څلور قوانین ذکر کړي دي د سیاست المدینه ویل شي درمیاني منزل چې په میدان د جهاد کې د کوم قواعد لحاظ ضروری دی نو دا غي بیان د ابتدایي منزل بیان کوي سورې بقره سورې ال عمران کې او د درمیاني د سورې نساء کې د درمیاني منزل بیان کوي بیا په صورت اطفال سورې توبه کې دا رنګ د اخري منزل بیان بیا کوي په صورت محمد سورې فتح او سورې حجرات کې جهاد کې ګټه یا شکست شي نو دا غي نه بعد بیا مجاهدین څه کوي نو په دې حصہ کې دا نوې چې کوم شروع شو د پدې کې د مجاهد د ابتدایي منزل بیان دی او پدې کې درې خبرې کوي یو د مجاهد د نفس اصلاح دې دوی تهذیب الاخلاق چې د مجاهد خپل اخلاق ټیک شي عقیده ټیک شي د مجاهد عقیده به ټیک کېږي او دا عمل به ټیک کېږي د هغې لپاره لس صفات ذکر کړي دا د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین ذکر کړي اول قانون آیت نمبر 178 179 کې قصاص من الظالم چې په ملک کې امن هغه ټیم راتلی شي چې کله په ملک کې د ظالم نه بدل اغوستې کېږي که په ملک کې د ظالم نه بدل نه اغوستې کېږي یو په ظلم کې او مظلوم د پاره به حکومت بدل اخلي نه نو دا به مظلوم اور کوي هغه به د خپل حق حاصلولو لپاره به خامخا ټوپک راخلي لاشن ټوپ پر اخلي خپل بدل واخلي نو دې سره به په ملک کې بیا فساد او انتشار پیدا شي نو په کار چې په ملک کې داسې یو قانون وي چې یو کس سره ظلم وشي نو هغه خپل بدل په خپل نه لي بلکې دته بدل به حکومت اخلي دویم قانون ذکر کولو آیت نمبر 180 کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي چې خپل مالونه په شرعي طریقې سره تقسیموي ځکه چې اکثر جنگ جګړې دا د مال د وجې نه کېږي پلار یو بچی له ډېره ورکي بل له لږه ورکي یو له ډېره ورکي بل محرومه کړي چې کوم محرومه شي هغه خو به د خپل حق تپوس کوي چې مال شرعي طریقې سره تقسیمېږي نو هر سړی به خپل خپل حصه اخلي شر به نه جوړېږي دریم قانون ذکر کوي د نمبر 183 کې حکم صوم لارتباط النفس حکم د روزي راوړلو د پاره د تړون د نفس او څلورم قانون ذکر کوي نه یې د ارتشاع د 188 کې چې په ملک کې رشوت چلیږي نو ملک کې امن نشي راتلی نو که یو سړی په قتل وکړي په ناجایزه باندې او بیا به رشوت ورکړي ځان به خلاص کړي نو دلته چې د مقتول وارثان خو به خفه وي که نه هغه خو به وایي چې یاره زموږ د دې قتل بدل دې واغوستی شي او دی په رشوت باندې رازاد شو اوس بیا راغلی بیا بدماشي کوي نو خامخا اوس به د مسول د وارثان ټوګک تماشه رالي خپل بدل واخلي یا د دې حقدار حق ته او د بل ظالم واغستو رشوت ورکو یو کس ټریننګونه کړی دي تعلیمونه کړی د ډاکټرۍ یا د انجینرۍ یا د بل یو سیټو او هغه له سیټ ملاو نشو او د بل رشوت ورکو پر رشوت باندې مخ کې شو دا چې کوم حقدار دی به خپکیږي نه دی به اوس د بل دراغورځولو کوشش نه کوي په ملک کې به فساد جوړیږي د په ملک کې د فساد رشوت بل شي څلور قوانین ذکر کی بیا د آیت نمبر 214 نه بعد د کورنۍ د اصلاح لپاره 215 نه 242 پورې د کور د اصلاح لپاره تلس قوانین ذکر کړي اول کې د کور مشر باندې د مشرانو جایز ضرورت پوره کړي د کور خرچه ګټه وټه د مشر په لاس ده نو په ځای دا بچی دي په کور کې مور پلار دي په دې باندې خرچه کوي دی له وجایز ضروریات پوره کوي د دې دارو درمل د دې غم خادي او خدا سینی د کور بچی نوران شي ځکه دا بچینی دی په سما خلاګانی کوي دا خود د دا خلاګانی کوي یو ورځ مور او بچو سلا کړی سړي له مزار ورکړي نو اواز ګوري او د یو سړي د غفلت د وجینه د یو سړي د شوتوب او د جهالت د وجینه تبا برباد شي دا د قران او د سنت په جهالت سمجي دارنګه په دې طریقه باندې د اتلس قوانین ذکر کړي چې دا به هر سړی په خپل کور کې په خپل نافذه دي کې فوج او پولیس باجت نشته په خپل باندې به دا څه نافذه نو ستا په کور کې به امن راځي او بیا چې د اتلس قوانین ذکر کړي د بیا ترتیب ورکړي انفاق ته او بیا په کې واقع د حضرت طالب ذکر کړي چې ګور حضرت طالب په کومه طریقه جهاد کړو یو د جهاز نه دی مشقت نهایتي کوشش کول او تکلیف چتول یعنی مبالغه کول او کله چې د جهاد نشي نو په معنا د طاقت چې د اسلام د خپل سربلندۍ لپاره خپل ټول طاقت سربول کول هغه مالي دی او که بدني دی او دا دواړه معنی بیا په اصطلاحي معنا کې راځي یعنی د الله د رضا لپاره د الله د دین د سربلندۍ لپاره خپل مال خپل بدن او خپل چې به استعمالو علامه ابن قیم رحمت الله علیه په ذات مات کې جلد 3 کې د جهاد څلور مراتب او 14 اقسام ذکر کړی دي او هغه موږ په اصول کې باغې باندې تفصیل کړو ليس البر ليس البر نه ځاني کې ددنی کې تول وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا ول سر دې پیرتو کو باغ شیخانو باندې چې تش منځونه کوي او جهاد پدې شي او بچیر دې منځ کې دونه ثواب دی دې نو کې دونه ثواب دی نو ولا شي ګړت کو تش په منځونو کې نه دی پاتلو باندې جهاد وکړه نو زه مشرق ته مخ کوم او که مغرب ته مخ کوم نو دا د الله حکم دی نو تاسو بس خالي مشرق او مغرب باندې شرط جوړ کړی دی چې مشرق ته مخ کا مغرب ته مخ کا بیت المسجد ته مخ کا بیت الحرام ته مخ کا او جهاد ته نه بځې پاتې شو صحیح عقیده ده نه بځې پاتې ده د نفس قرباني د په ځای باندې ده نو ولکن البر لیکن نیکی د هغه کس ده ولكن بر کې دوه معنی دي یو مضاف چې محذوف شي ولكن ذل بر لیکن خاوند باندې کوي یا من دا مضاف دی ولكن البر برمن لیکن نیکی نیکی دا هغه کس دا چې ایمان وروړي په الله باندې دا اول صفت چې دې سره تعلق ساتي مجاهد به یو الله نه یریږي یو الله ته باندې روا وي یو الله ته مشکل کشا وي یو الله ته عالم غیب متصرف وي دا نه چې مجاهد جهاد کوي او دې دې په جهاد کې ناروي یو اواز کې ناره تکبیر نور سوي الله اکبر صحیح شو دا پټی بل پکې اواز کې ناره رسالت نور سوي یا رسول دا د شرک دا زموږ د ملک کوم د سیاستدانان دي نو دوی دا ناره وایي اول ناره تکبیر وایي او بیا ورپسې ناره رسالت وایي دا شرک دی دا عقیده د شرک ده او چې کله د مجاهد عقیده د شرک وي دې بیا نشي کامیابې دي حدیث ترمذی کې راځي چې د مسلمانانو دوله زره فوج صحیح کې دی والا وي نو دې چرته کې دې چرته شکست نشي خوړلې چې د مسلمانان صحیح عقیده والي که د ټولې دنیا د خلک هم ورته یو شي نن مسلمان ځای په دې شکست ولې خوري عقیده سمه نه ده یره پکې پرته ده یریږي د غیر الله نه نو ولکن البر لیکن نیکی نیکی دا کس چې ما نوړي په الله باندې یو الله حضرت رما یو الله علم الغیب منی والیوم الاخر دې صفات او ایمان وروړي پر رسولستانای باندې جنې د جهاد کو کوي کې انفاق کوي کدا بهادری کوي دا د ورسره ورځې د پاره کوي چې مال الله فرض کې اجر راکړي ول ملائکه دې دریم صفات او ایمان وروړي په ملائکه باندې یرا همیشه د پاره الله پاک د خپل پیغمبرانو امداد په ملائکه باندې کړی دی نظم په جهاد کوم د الله به زما امداد له فرشتې را لیږي والملائکه څلورم صفت او ایمان وروړي په آسماني کتابونو باندې ټول آسماني کتابونو کې د جهاد حکم شوی دی زمونږ جهاد کوو والنبیین او ایمان وروړي په ټول انبیاء باندې پنځم صفات نو دې پنځو صفاتو سره به د مجاهد دا هغه مزدوري ختم شي دا چې یو مجاهد یو یو مزدوري دا خوند نه کوي یو چې د قران عالم دی مبلغ وي غوندلې دا خوند نه کوي مجاهد هغه بنر وي هغه به بهادر وي هغه به شجاعت والي اوس ورپسې پنځه صفات نور ذکر کړي چې دې تعلق د عمل سره دی وآت المال ور کوي خپل مال علا حبه سره د محبت د مال نه مال سره ډېر محبت دی اوس بل باندې ضرورتمند دی نو یې رزمه دا خپل ځان سره کوم سارو کوم دې بل لپاره یا علا حبی سره د محبت د الله نه الله سره ډیر محبت دی نو د الله په محبت کې د مال قرباني ورکا چاله ورکا اوس مصارف ذکر کړي مصارف په جنا چې مجاهد مال خو لګي او په دې سمو سمو کسان ویل کو چې الله تعالی اجر درکړي کبي ځای دی ولا ګورو پیدا دې ما لولا کولو چرته کې په چرسیانو بنګیانو چرته کې په مشرکانو بدعتیانو چې هغه دې د ګناه کارونه کوي ته ورسره په ګناه کې به شریک نو د مال مصارف هم پیژنې چې مال لګې نو دې ته سوچ کوي چې ځاته لګې پچا نو ځویل قربا خپل خپلوان باندې ولګاوه خپل خپلوان چې حدیث کې راځي چې پردي بندله صدقه ورکړي نو یو ثواب دی بشته صدقې ته نه چې رشته دار د غریب جزو او هغه لري ورکو نو دوه ثواب شي یو د رشتې د پاللو او یو د صدقې ول یتامو یتیمانان لورکا یتیم دی اجز دی چې بهر په مخ مروت باندې دی ګوره په خیر په کلی کې ویشي ستا په دې کور کلی کې غریب دی یتیم دی هغه ولې نه ورکې ورکا د ویل به پکار وي دارنګه تعلیم له به پکار وي نور به خېټه له به پکار وي نور به شل ضرورتونه وي والمساکین او غریبانو له غریب د بهر نه راغو که په خپل کلي کې هغه خانم دی او چې په تا باندې راغو مثلا یو سړي سره موټر دی او دا ته وایي چې ما سره د تیلو پیسې خلاص شوې ورکوله اوس دلته که دا په خپل کلي کې خانم دی دا که نواب هم دی او دې بینک کې مسله نشته که نه مسافر خو دی ورکوله مسافر سره امداد وکړه مسافر راغ ستا کرا او ستا وس کېږي ډاکټر ته راغلي دي د چې وس کېږي قرض ولا ورکا صدقه ولا ورکا دا رنګ نور لاس امداد وسره وکا مسافر سره وکا مصارف وکړه ورسایلین او سوال کوونکو لورکه په دین کې پنځم مصرف سوال کوونکي په دین کې د دین د پاره غواړي یو بس چې د دین د پاره غواړي په جمعات یې لګوي خو جمعات په ګوري چې د موحدینو جمعات دی خو د بدعتیانو جمعات دی مدرسې له غواړي مدرسه به ګوري چې د موحدینو مدرسه ده خو د بدعتیانو ده ځکه چې که د مشرکانو مدرسه وي او دا باغې کې پیسې ورکړي نو اوس چې دغه د شرک اډه تیار شوه او په دې کې دا کوم شرکیات کیږي یا رسول الله مدد پکې ویل شي یا علی مدد پکې ویل شي مړ یو دی مړ راځي او څونه میلادونه شته دا پرچار پکې کیږي اوس په دا ګناه کې سره برابر شوی دا پتا لس ور کړی پتا شل ور کړی پتا لک ور کړی پتا سر ور کړی پتا سپین ور کړی نو سایلینو ته به ګوري چې دا زمانه غواړي دا د څه لپاره بعضې خلک وایي خدای وایي موږ ورکانو کوس کې ارسه کوي نه سائلینو کې به که غریب بني آدم دی بیوسه دی نو هغه له ورکه یو غریب بني آدم د لراغو ودري دو نهر دی وګې دی نو ورکوله بعضې خلک چې له خیرات هم نه ورکوي او ویم رټي نو رټي یې څه شي ده چې خیرات ولا نه شي ورکولی همداسې ورته ووایي چې یاره خپه نه شي نشته را سره رخصت کا په خلاره رخصت کا د چې څه تم نه ورکې یا ورم کې سره د رټنو د دې خو ثواب نشته د وسایلین او سوال کوونکو ته پدین کې یا اسی غریبانان دې جزان دی راو ورکولا او پھر رقاب او بازات لکه مطلب دا چې غریب ته چې روټۍ لې پکار دي پیسې جامې لې پکار دي دوايي لې پکار دي او پھر رقاب او بازات ولود سټونو کې رقاب چې مده رقبه مراد تینا غلام غلام ازادول دي بس غلامان نشته نو اوس په څه باندې لګي اوس پیسې ولګوا بل فند بل تنظیم جوړ کا چې د خلکو د سټونه د شرکیاتو نه سات واقام الصلاه دې صفته او جاری کوي بمونځه مجاهد بمونځه کوي والموفون دا اوس هغه نهم صفت چې مجاهد لوس کړی دی لوس یې کړی دی د خپل امیر سره د خپل مشر سره هغه به پوره کړي نو والموفون پوروالی کوي بیا دې په لوزونو خپلو اذا غهدو کله چې دوی واده وکړي لوس یې کړی د الله سره چې الله ستا کتاب په زده کوم او دا به نور خلکو ته رسوم لوس اوس پوره کړي که څوک لیک دی چغې به نه وای وزرایو په وزني تکلیفونو کې که وهل وخوري که ټکول وخوري که زخمي شي وهین الباسي او په وخت د جنګ کې د کافرو سره په وخت د جنګ کې د کافرو سره به صبر کوي لکه حدیث کې راځي یو سړی ډیر زیات بهادرۍ سره جنګ وکړو او په دې کې دغه باندې زخمی شو په جنګ کې دا زخمونه او تابې را نه وړو او یره دا هډیر زیات دردونه دي دي د بسوک ټیم شي هیڅ په خپل خېټه کې توره ومنډله او خپل ځانې خلاص او نبی علیه السلام دې د جهنم دي د جهاد تلاړې اوس کوښښ وی زخمی شوی چې په منو باسي علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې وایي چې هذه الآیه عظیمه جلیله هذه الآیه عظیمه جلیله القدر من اعظم آیه القرآن چې دې آیت کې هغه ټول صفات چې کوم دي هغه راځم شوي دي دا ډېر هغه عظیم آیت دی چې باندې پکې سوچ کې عقیده او عمل ورته پکې راټول کې خو په تفصیل سره یا ایو الذین آمنو دا د دې ځین اول قانون ذکر کړ کې ساس مینه ظالم چې ظالم نه دی بدل واغستې شي ظالم چې کله ظلم وکړي نو د ظالم نه دی بدل واغستې شي شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي په حجت الله البالغه کې چې دا سیاست المدینه دا علم دی چې په دې کې د ملک د حفاظت په حواله سره باس کیږي چې د خلکو معاملات په څنګه وي جهاد کې د فرد د اسلام علاوه د ملک اندرونی امن هغه ضروری دی ځکه که په ملک کې اندروني انتشار نو بیا مسلمان جهاد نشي کولی مجاهد سره فکر دی چېرې زما ښځه ده زما بچي دي دا بیا هم نه دي نو زه د څنګه جهاد ته لاړ شم دلته څلور قوانین ذکر کوي اول قانون قصاص من ظالم په ملک کې به هله امن راځي چې د ظالم نه بدل واغوستې شي د چې یو ظالم نه بدل واغوستې شي په هغه باندې حد قایم شي د ټولو خلکو باندې روم او یاره راشي نو بیا څوک غلا نه شي کولی چې یو ظالم نه یو غل نه لاس کټ شي چې د یو قاتل سر غوڅ شي نو نور بیا مرګ ته بډې نه راکاږي او زمونږ د ملک داسې حال دی چې یو کس مړی وکړي د چې څونه یې مړي کول زیاتېږي نو هغه مړه د هغه بدماشي ورسره زیاتېږي هغه مړه له خلک بې عزتونه کوي چې ظالم نه بدل واغستې شي نو دې سره به دا نور خلک هم دباو شي بیا به څوک داسې ګناهونو ته بڼې نه راکاږي او نن خو په ملک کې جرایم څخه زیات دي چې دا خلک دې خلکو هغه ظالمانو له عزت ورکړي په دې امنو کې بنیادی خطاب په پام متدي بادشاهانو ته قاضي او عدالت ته دا نه چې عام خلک په بدل اخلي ځکه چې عام خلک بدل ترو دي نو ملک بیا فساد راځي یا ای الذین آمنو یا کسانو چې ایمان راوړی یې حاکمانو بادشاهانو کتب لازم شوه دی علیکم القصاص پتا سبانی جاری کول د قانون د قصاص بل قتل په بار د قتل شری کې قتل چې مد قتیل مقتول ته ویل شي چې کوم کس ووژل شي الحر دا زماني د جاهلیت هغه ترتیب کوي په زمانه د جاهلیت کې چې سړی قتل وکړو سړی چې قتل وکړو د دوی به ولې وشتو د دوی به قتل وکړو نو پلار به ولې وشتو د ښځې به قتل وکړو نو سړی به دې وشتو نو الله وی قانون داسې نه دی قتل چې چا کړی دی او هغه به په قصاص کې قتل کېږي الحر آزاد سړی به وجل کېږي بالحر په بدله د آزاد کې والعبد غلام به وجل کېږي بالعبد په بدله د غلام کې والانثى او ښځه به وجل کېږي بالانثى په بدله د ښځې کې نو په من پس هغه قاتله د ایت تل خیال کوي د زمایرو څخه فمن پس هغه قاتل اوسیه له چې معافي وشو د تا من اخیه د قتل ضرور د دنه شیعون د سزا دا مطلب دی چې اوس دوه اپشن دي کنه یو اپشن دا دی چې د قاتل ته سزا ملو شي دویم اپشن چې د قاتل ته د مړ د وارثان مطلب قتل وتماف کی او بدیت باندې فیصله وشي باندې په خبره باندې فیصله بدیت باندې وشي چې بسیت تم بدل نالو تاسو سره مونږ نه وجنو هو تاسو موږ له دته دیت راکوي نو فمن اوفیا پس هغه څوک چې ما فیو شوا او قاتل او فمن نه مراد قاتل فمن پس هغه قاتل اوفیا چې ما فیو شوا له د من اخیه د قتل ضرور ده نه یعنی د مقتول نه شی اون د سزا مفتبا اون بیا تابعداری کول دي د مقتول د فارسانو بالمعروف د مقتل وارثانو ته چې قتل متماف کو د فتبا اون بیا تابعداري کول دي بالمعروف په ښه طریقه د دیت په مطالبه کې وادا وادا او ادا کول دي قاتل د قاتل والا الیه د مقتل دی وارثانو ته دیت به احسان په ښه طریقه فتبا اون بالمعروف کې خطاب دی چاته ها د مقتل وارثانو وینې په خبر باندې چې اوس تا ته قتل معاف کو کنه او فیصله په دیت شوه نو دیت چې دی دا د آزاد سړي سل اوخان دي د آزاد سړي چې تامر کو دا غي سل اوخان دي د سل اوخان چې نن سبا حساب شي نو تقریبا یو کروڑ روپۍ ترازی کنه وای په دې باندې اجماع کړی د اهل علم چې دا دیت د قاتل ولا د ټول په یو ځای نشي ورکولې نو وای دا سلو خان چې ورکای نو په هر کال کې به دیش دیش خان ورکای وای مطلب درې کالو کې بوله د دیت پوره کوي چې دا چا وس نه کیږي او که چا وس کیږي په یو ځای ورکولې شي هم خدا ولکه د دیت دغه چې کم دی دا درې کالو کې ولکه صبر به وته کوي دا نه چې قتل د تماک کومانوس په دې ټک پراله دې تراکه دا به د کمی کړ خامخا به قرض کوي نور به خرڅي پټې به خرڅي نو څه خو به کوي کنه جمع کوي به نو فتباون بالمعروف واداون الیه باحسان او اوس قاتل والو ته وایي چې واداون چې هغه د تمړې معاف کو نو تاسو به ادا کوئ د دیت به احسان په ښه طریقه دا نه چې دیت ولا ورکی وړه ولا ستړی کې یو دی ولا مړې کړې دی هغه دی ولا خپه کړې دی او اوس ولا په دیت باندې نه ستړی کې ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا په دیت باندې فیصله کوله دا په دیت باندې فیصله کوله او دا قصاص وته معقولو وتخفیف دا سانتیا دا مې ربکم تاسو د رب د طرف نه ورحمه او رحمت دی اوس خامخا ویلې وی چې کوشي او کو نشي تاسو به دا سړی مړ کوي ګرانه مو وکړه ذالک دا دیت باندې فیصله کول تخفیف او سانتیا دا تاسو د رب د طرف نه ورحمه او مهرباني ده په منیا ته دا چې زیاتې کو بعد ذالک پس د دیت دا غسونه مطلب دیت ما غسو بیم قتل کو قاتل مړ کو نو دا تجاوز دی دا تجاوز دی او الله رب العزت د دې اجازه بیا نه ورکړي د انسانانو په باره کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي متوفا 505 هجری انسانانو په باره کې د شریعت پنځه مقاصد دي د دین حفاظت دریم د نفس حفاظت دریم د عقل حفاظت څلورم د عزت او د ابرو حفاظت او پنځم د مال حفاظت بیا وایي امام غزالی چې په کومو سیزنو کې د دې پنځو سیزنو رعایت ساتل شوی د هغې ته مصلحت ویل شي او که چېرې دا رعایت پکې نه په دې پنځو سیزونو کې نو دې ته بیا فساد ویل کېږي اوس غلا ته سره لاس کټکولي لازم کړی دی ولی ا چې د مال حفاظت شي وایي په خبره باندې د غل نه لاس پکټ کېږي ولی د دې لپاره چې د بل مسلمان د مال حفاظت شي زنا څخه بند شوی دا چې د بل انسان د عزت حفاظت شي په بل مسلمان باندې تهمت لګول ځکه حرام شوی دی چې د بل مسلمان د عزت حفاظت شي نو دلته کې حکم بادشاہ او احکام وته دي نو علامه ابن جوزی دلته وایي چې قصاص څنګه فرض دی هغه دا دی چې د مقتول ورثو ته اختیار ورکړی دی چې کته بدل اخلي او که معاف کوي داس دا خو نه وګوره یاد ساتي چې بدل به دا سړی په خپل نه لي بلکې دا به ولا حکومت اخلي انسان ته اختیار نشته دی ځکه دې سره ملک فساد راځي عام خلکو ته اختیار نشته نو ولکم ساس دپارا فی القصاص په قانون د قصاص کې حیات جون د خوشحالی دی سوال راځي چې په قصاص کې جون د خوشحالی چېرته شو سړی پکې مړ شو نو دا خوشحالی جون شو ګورئ د دې آیت مطلب دا دی چې تاسو لره په قصاص کې ژوند د خوشحالۍ دی مطلب چې کوم سړي قتل کړی دی هغه حکومت ته پاواله شي نو ټول به امن شي کنه او کله یو قاتل نه پاواله کېږي ټول کورنۍ به ورسره متاثر کېږي د د سارو پورې به ټول متاثر کېږي او کډه به وچتای ځکه چې هغه مخالف فريق په خپل بدل اخلي کنه او بیا به دې دا کلاشینکوف د ځان سره ټول کور نیولی که باتروم ته ځي هم به کلاشینکوف ځان سره وړي او که بهر ته ځي او که کور ته ځي او که جومات ته ځي جومات ته خو بدلی نه شي په کور کې به مونځ کې نو د یو کس بلا سره ټول په سخته شي او چې یو کس قتل ته تسلیم شي خپلې سزا ته تسلیم شي نو بس بیا امن راشي که هغوی ته له قتل معاف کوي او ته که یو پر هغه دې ته قتل معاف کړي ته دیت ته تسلیم شي او دیت ورکړي بیا به مومن راشي اوس یو بنده د قتل ته تسلیمېږي او نه دیت ته تسلیمېږي د فساد خو بیا هم بخاره ژوند به پریشانې نو ولکم ساز د پارا فل قصاصي په جاری کولو د قانون د قصاص کې حیات ژوند د خوشاله دی یا ولي الباب د خپل خوندانو لعلکم هم فاجتاسو تتقون ځان بچ کړئ د قتل نه نه د قتل نه ځان بچ کړئ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دا د دې څخه دویم قانون ذکر کوي تقسیم الاموال بالقانون الشرعي تقسیم د مالونو شرعي قانون سره معاشره کې ظلم ځکه کیږي چې اول په ظالم ته قصاص نه ملاويږي نو اول حکم کې د قصاص بیان وکړو او دویم د بدنۍ سبب په معاشره کې هغه مال دی لکه د مال د لاسه ډېرې جنګ جګړې کېږي نو که د دې ځای کې د مال دپاره یو پوره قانون ذکر کوي د دې لپاره چې جنګ جګړه ختمه شي دینه کې وایي کتب علیکم لفظ د کتب یې راوړی دی چې فرض شوی دی په تاسو باندې لازم شوی دی په تاسو باندې کتب دا فعل مجهول دی او نائب فاعل هغه الوصیتو دی چې لاندې یې ذکر دی کتب علیکم لازم شوی دی پتا زمانی اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن ته پتا سګي علامات ته مرګ نو ان ترکا که چری پریخوی ان شفیا ان ترکا که چری پریخوی خیرن مالو خیر نه مراد مال دی یو سړی مری او مال دی پاتې کیږي نو الوصیتو نو مقرر شوی دی په وصیت په زمانه حال په زمانه حال یعنی مطلب دا چې زمانه بعد با زما مال په شریعت باندې تقسیمی بلل والدین والاقربین دا وصیت پکې د مور او پلارو د خپل خپلوانو لپاره بل معروف په شریعت په طریقه وصیت پکې د څه په طریقه شریعت چې قران او سنت کې زما د بچو زما د خدي زما د لونو چې کوم ایسه مقرر ده دې تبعه ایسه ملاوي حقا دا لازم ده علی المتقین په متقیانو باندې د جمهور علما په لیس باندې دا یې منسوخ دي وای دا حکم په ابتدا د اسلام کې وو او چې کله نه یې مقرر شوی نو بیا به یو سړی په خپل ترکه کې وصیت وکړو چې فلانی له دونه ورکا دونه ورکا په اول کې بداسي وو سړي به وصیت کو او چې سورې نساء 11 12 کې او د سورې نساء په اخر کې غیسي مقرر شوې نو اوس وصیت ته ضرورت نشته او حدیث کې نه چې لا وصیت علی وارث نو په دې کې یا ساتي چې په نسخه کې یو طرف ته مانو شي نو آیت په دغه څخه نه بچ شي یو یو ترفی معنا کې آیت منسوخ کیږي او که په داسې طریقه باندې د آیت معنا وشي چې مطلب آیت په نسخه نه بچ شي او استحباب یې پاتې شي نو دا ډېره ښه ده لکه زمونږ د استادانو استاد زمونږ ساتي چې کرام فرمایي چې د هغوی د استادانو استاد مولانا حسین علي رحمت الله علیه په نس دا ایت منسوخ نه دی هغه وایي چې دلته کې بالمعروف نه مراد د شریعت مطابق وصیت کول دي یو سړی وایي چې زما مال دی د شریعت په مطابق تقسیم شي لکه خصوصا په قبایلو کې دا شی ډیر زیات دی چې زوی ټول مال واخلي او لور ته ایسه ولا نه ورکوي مور ته ایسه نه ورکوي خور ته ایسه نه ورکوي نو که یو سړی وصیت وکړي چې زما مال دی په شرعي طریقه باندې تقسیم شي نو وای دا اوسم جایز ده نو آیات د نسخ نه بچ شو نو حقا دا لازم ده علی المتقین تو متقیان باندې نو فمن بدله چا چې بدل کو دا وصیت مړي وصیت ټیک کړو او بیا چا بدل کو د خپل ځان د پاره د درو کاغذونه جوړ کو مال ځان پسې وکړ جوړ باجی باندې درو هم کوي کنه د درو کاغذونه جوړ کی بابا نه ګټاو لګي بیبي نه ګټاو لګي اجي سو په ځان پويږي مال ته تللی او بیا وای دا وګوره وای وای دا خو وای بابا مال لیکل دي په خپل چن باندې او دا وګوره دای غوان یو دای ثبوت دی نو چا چې دا وصیت بدل کو بعد ما سمعو پس داغینا چوری دلیو دا وصیت او نو فا انما پس یقینا اسمو سزا دا وصیت دا بدلو لده دا الالذین فا کسان بانی دا یبدلون او چې بدل کړی دا وصیت او نو معلومه دا شوا چې مړې ګناهګار نشو چې بعض خلک هغه وایي زما د ازوی زما د مال نه آپ دی آپ مطلب زما په مال کې حصه نشته دا خبره غلطه ده په اسلام کې د آپ څه تصور نشته دی یو سړی چې د خپل پلار د مال نه محرومه کېږي د هغې څو وجې دي یا دا چې دا زوی مرتد شو نو د مسلمان پلار په مال کې حصہ نه کیږي یا دا زوی ولګي نو پلار یې مړ کو نو اوس د دې زوی د پلار په مال کې حصہ نه کیږي نو چې اوس د دا کار کړی نو د دې د مال نه محروم کې څنګه دارنګ یو سړی وي وصیت یې کو چې په ما باندې د پلانو قرض دی او دا قرض یې زما د مال نه ادا شي او دا زوی اوس نه ادا کوي نو دا پلار چې دی دی د الله د عذاب نه بچ دی ځکه چې دا وصیت وکړو که نه او دا د زوی نه عملي ده چې د پلار دا وصیت دی نه قبلوي نه پوره کوي او قرض یې نه ادا کوي دارنګه یو مسله چې دا هم راوته چې که یو سړی خپل مال په خپل ژوند باندې تقسیموي لا مړ نه دی او په خپلو زامنو لوڼو په ښځو باندې تقسیموي نو کولی شي په دې ځای کې وګوره اذا احذر احدکم الموت دا وصیت کوم ټیم کې کوي دا ژوند دی کنه په ژوند باندې وصیت کو د مال تقسیم شروع ټیک تا دا رنګ باندې خلک وصیت کی خلاف شریعت وصیت نو خلاف شریعت وصیت پورا کول دا لکه ضروري نه دي چې یو سړی غلط وصیتو کی او هغه به پوره کیږي هغه وصیت به پوره کیږي چې کوم صحیح وصیت دی اوس یو سړی وصیت وکړي چې ما په دې جمعه ما خامو سلوختای کول دا پوره کیږي دا باندې پوره کیږي دا غلط وصیت او یا یو بنده صحیح وصیت وکړي ما په جمعه جوړ کړي ما په پیو کړي د زمال پدرې مې څه کې وا هغه وصیت پوره کیږي ټیک ته جایز وصیت بنده پوره کول شي خو دا غلط وصیتونه د دې پوره کول نشته نو فمن بدله چا چې بدل کو دا وصیت با درست ما دا غینه سمیا او چې ورېدل او نو پاین نو پس یقینا اسمو سزا د ګنا د وصیت د بدلولو د ده علی الذین فاکسان باندې دا یبدلون او چې بدلی دا وصیت ان الله یقینا الله سميع اوریدونکی دی او ری چې دا وصیت کوونکی څنګه وصیت کوي علیم پویا دی چې دا وصیت ته بدلی وکړه د فمن خافا څوک چې یریږي وي موسی د وصیت کوونکی نه خافا مطلب پوه شو چې دا سړی وصیت غلط کوي جلفن میلان جلفن یو طرف ته میلان کوي یو بچی نه خوشاله دی هغه ډیره سور کی او بل د خپه دی هغه محروم کی نو او اسما یا د ګنا وصیت کوي خلاف شریعت نفع اصلاح بینهم نو اصلاح دی راولی د دې ترمنځ دا وصیت اوریدونکو دی د دې اسلام کی د دې وارثانو ترمنځ چیرې ما تاسو د فلار نه اوریدلیو چې هغه وی چې دا مال به زما په بچو باندې یو شان تقسیمي د سینو ویلي چې دا یو باندې دا بل باغ کیږي او زه ولا علي لور به معلومه کیږي نو دا چې الفاظ ته پکې بندو کې خیر دې کړي مړ غلط وصیت هم کړی او دې سم کې دا د وارثانو د اصلاح لپاره چې وي مس کې جنگ جوړ نشي نو په دې کې څه ګناه نشته دی نو فلا اسماعیل نشته ګناه په باندې څنګه چې بنده د مال وصیت کوي نو حدیث کې راځي دا شاته تاسو وصیت کوئ دا خپل دینم تاسو چې د شپې سملای د کتاب سره خپل وصیت لیکلې پروت دی څه په دله کې چې مړه شي په تا پسې جمعې مخامونه کېږي سلوختل کېږي ستا قبر پسې کې نو د نن له وصیت وکړه چې ګورې ما پسې به دا شیزونه نه کېږي اوس که یوالین دی او هغه ټول عمر د دغو سیزونو خلاف کړی دی ردی کړی دی لکه زه ټول عمر د دې خبرو رد کوم چې چې ما مخامونه سلګښتای مه کوئ قبرونه مه پخوئ او سبا زه نیم او خدای به ما پسې څوک دا چلو کړي د زه بری زده مېمه ولی ما خو په خپل ژوند د دې شرط کړی دی نو چې زه د بل د غم رد کوم زما د غم رد پکې را نه کوم چې زما د غم کې بل دا خرافات نه کېږي نو ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی او خصوصا په هغه علاقو کې چې سر د بنات ډیر زیات دي په هغه علاقو کې خو د خامخا بنده وصیت کوي چېره زما په مرګ باندې به جمعه ماښام څلوېښتۍ ما پسې نه کېږي زما قبر به نه پخېږي سهار وختي به زما قبر له نه راځي چې ما پسې چوټ وباسئ او په دې کلي کې تاسو ګورئ قبرونه څونه پاخه شو څونه قبرونه ورځ په ورځ هغه مخ ورځ کې یو ملګري په واتساپ یو د مقبرې تصویر راولېږلو دوه قبرونه دا تور دغه پې لګېدلي دا کاڼي نه په دغه یې پخ کړي سرونه له وله سیرې تړلې وې لکه دا هلک کوچنی چې ناوي شوي او سر ته یې وله سیرې اچولي وایي دا یې د دی نوی واده شوی دی وایي چې ما سوچ کوم دا په رښتیا دا ودونه ولې معامله یې ورسره کړې ده نو دا قبرونه د نن نه وصیت وکړه چې ګوره که زه مړه شم نو زما قبر به نه پخېږي اوس چې راځي د پلار قبر دې پخېږي وای دا به نه پخې ضرور دې دی د بچي دې دی وای نه به پخېږي قبر په دې باندې د الله رحمتونه بندېږي نو یا ایو الذین آمنو دا اوس دې نه درېم قانون ذکر کوي حکم صوم لانتبات النفس حکم دروځي د پاره د شړون د نفس حکم دروځي د پاره د تړون د نفس او که یو انسان ګناه کوي او په خپل ګناه باندې پیمانه کیږي دا نفس لوامه دی دا هم خدي انسان په خپل ژوند باندې په خپل ګناه پیمانه شي خو که یو انسان ګناه کوي او ګناه ته خم وي نو دا نفس دا نفس اماره دی ګناه کوي او ته خم وي دا مړي خکارو خو دا مړي د نرتوب کارو نو د روجي بیان وروړو د جهاد په بیان کې ولی ځکه چې دی روجه کې بنده دا خوراک څخه بند کی د لوګو تند سره بنده عادت شي لوګو تند سره عادت شي نو سبا که په جهاد کې لوګي تند راشي نو بنده په دلته کې په کلی کې د لوګو تند سره عادت دی په روجه کې نو دې په جهاد کې بیا دا نه وای چیرې سمې خوړلې نه دي او زه هم منډه والې نشم او زه خو دا کلاشن کو فجتولې نشم او زه خو څه کولې نشم بس ما په کلاره پرېږده مجاهد دی به د رجوع سره عادت وي دی به روجې نیسي نو ده به نفس کنټرول شي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي بخاری شریف حدیث دی ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې یا معاشر الشباب اے د ځوانانو ډلې تاسو کې چې د چا د نکاح طاقت کېږي نو نکاح وکړئ ځکه چې فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وای دې نگاه سره د سړی نظر ښکته کیږي د پردو خزونه او د سړی د فرج حفاظت هم کیږي ځکه چې د یو سړی خپل خزوی هغه بیا پردی پسې نه ورځي اکثر یو له کې ګډ وډ ګرځي کنه چې خلک ولا مازو کې نه بیا ټیټ شي وای بس د خپل خزو شو سره چا سره دغه نه کوي او وای کده چا د نکاح طاقت نکېږي نبی علیہ السلام فرمایي وای تاسو روجي نیسئ ځکه چې د روجي سره نفس کنټرول کیږي دې سره نفس کنټرول کیږي د نفس کنټرول شي د دې سره بیا د بنده غلطو کارونو طرف ته خیال نه راځي دا نفس داسې دباویږي د روجي سره نبی علیہ السلام فرمایي فإن له وجاء دا روزه چې دا د رضا خواهشاتو د کنټرول کولو لپاره یو ذریعہ ده نو دا د جهاد په لومبي منځل کې راوړو چې مسلمان به مستعد وي لوبي تندې به برداشت کول شي حدیث د بخاری کې ابو داود کې راځي حدیث نمبر 4160 کې چې تاسو کله کله خپل لمن ډیم وایي چې تاسو خپل لګرځېدو سره عادت شئ ځکه په جهاد کې به کله خپل لمن ډم راځي نو دا نه چې ته ټول نرمنازه کې چې د کټ مخ په نشي راکوزولې نه منډه وه چې ته منډه والې شي ته پیاده ګرځې دې شي ته لګي تندې برداشت کولې شي ځان رجوع سره عادت کا دی رجوع سره د انسان نفس کنټرول شي او ډیر زیات پکې داسې کنټرول شي چې بندو دا سهار نه تر ماخامه پورې خپل حلال رزق ولا مخې لګول کې خړې نشي نو بیا بنده سره احساس پیدا شي یره د څه د الله د رز د یری نه د خپل خوراک نشم کولای د دې پردي د څنګه راخکم د دې بیا پردي مال ته مړ نه خره په دې په خپل باندې اکتفا کوي دا رنګي د روجي سره باندې د احساس وشي چیرې زه د سهار نه تر ماښام پورې خوراک نکوم زما دا حالت دی دم خود رانوته دی نو چې دا د کوم خلکو کار کار سرسني ښه خوراک وکړنی نو د دوی به څه حالات وي دوی به څومره خفه وي نو بنده کې بیا هغه ایثار او قربانۍ هغه جذبه پیدا شي نو یا ایو الذین آمنوا یا کسانو چې ومنله مسله د جهاد کتب علیکم الصیام لازم شوي دي په تاسو باندې روزي فرض شوي دي په تاسو باندې روزي کما کتب علی الذین لک چې فرض شوی پاکستان من قبلکم چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ځان بچ کړئ د مناهی او ذلنا دلته کې دا تشبیه ورته په فرضیت کې څنګه په تاسو روجي فرض دي دا چې باغ یم نه او اول دې کې تسلیم ورکړي دا چې چې ساوا خطا شي چې په روجو کې د خوراک څنګه بندو ستا نه مخکې خلکو هم روژې نیولې وي نو عربي مقوله ده چې البلیه اذا عمت خفت بلا چې عامه شي نو اسانه شي چې د ټولو خلکو روژې د بیا ټولو خلکو ته اساني و یره وای ټولو خلکو روژه ده نو کومه ونیول څه چلو شو نو دا روجي چې دا یوازې څه نه دي چې دا ستانه مخکې خلکو نیولې ایام معدودات تسلی ورکړي چې ایام معدودات ورخطا کېږم یو صورت دشمیر یا به 29 وي او یا به 30 وي او کې دې شي تاسو په خیال اته وي شم شي تاسو په خیال اته وي شم شي دغه د روزي په ورځ خو تاسو اوځوي او بیا د اختر په ورځ تاسو اوځوي دا په کې دې شي نو ایام معدودات دا یو څو ورځې د شمار د روزي ساينسي فواید هم ډیر زیات دي طبي فواید چې وته وایي لکه نبی علیہ السلام فرمایي وای تاسو وای د جمعرات او د ګل پورس روزه نیسئ افتا کې دوه روزي که د هفتې دوه څوک نشي نیولی نو په میاشت کې درې روزي د ایام بیل دا دیار لسمه څوار لسمه او پنځه لسمه په میاشت چې کومي دا رنګ چې کومي مستحب روجي دی هغه دي سي ځکه چې دی روجو سره د بنده د بیماری کنټرول کی شوګر کنټرول کی د مېدی بیماری سره کنټرول کی ډیر لا علاج مرزونه چې بنده روجه شروع کی دا مرزونه سره پدې او دا نن سبا خلک ډېر زیات ناجوړه ولي شو خوراکونه د حد نه زیات شو خوراکونه د حد نه دومره ډېر شو چې غوړ زیات شو خواږه د حد نه زیات شو ګرځېده شته نه بس په ټول ورځ خوراک دی او ناسته ده خوراک دی او ناسته ده او موبایل دی د ټول خلک په مرضونو اخته شو کولیسټرول شو د خلکو د معدې مرضونه شو د ګردو مرضونه شو نور بله دردونه خلکو سره چوت شو نو خوراک به درې غمې او چلون شته نه ورزش شته نه نو مرضونه ته ټول ولاړ دي نو چې بنده روجي نیسي نو دې سره د خلکو هغه ډېر مرضونه ښه کېږي نو فمن کانا منکم مریضن دا اوس د شریعت قانون ذکر کوي چې کله یو حکم ذکر کړي نو د هغې نه بعد هغه استثنایي حالات دي نه هغه بیا ذکر کوي اوس یو سړی بیمار دی او روژه نشي نیوی نو دی به څه کوي فمن کان منکم مریضا هغه څوک چې وستاسو نه بیمار او علا سفر یا په سفر کوم سفر شرعي سفر خاص نه چې ورته یې تاسو شي شرعي سفر درې شپې ورځې 48 شپې مزل بنیت چې بندوزي او روزه ونني سي حالت د سفر کې نو خیر دی او که یو بندې نیوې شي نو بیا ډېره خبره ده ځکه د روژې دا فضایل بیا رستونی که بندې قضا راوړي نو او علا سفر یا په سفر باندې وي د فائدت من ایام اخر نشمار لګول دي د ورځو نورو نه عدت ته مې دت څه کولی شي چې دا مشمارل کېږي د خط عدت ته طلاق یا د کونډې دلته کې قران کریم د مریض او د مسافر د روزي بیان کو چې کده نه جوړوي یا مسافر دې روزه کړی شي خیر خو په هغه د دې نه علاوه نور اواري سم ذکر کړی دي چې دا غي د وجه نه انسان تکلیف او روزه نشي نیوي نو خیر دی لکه یو سړی بیمار دی فمن کان منکم مریضا او سفر د دغه قران ذکر کړی درېم د اکراه په حالت کې چې په تاسو ټوپک کې دي چې شابه روژه ماته کو د سر خطر دی پکې نو ماتول شي په حالت د حمل کې یو خزه بیمار ده حمل دی او کمزوري غړي رسیاته روژه دي چې نور خرابېږي یو شکیږي ځکه بعضې خزي په حالت د حمل کې ډېرې زیاتې خرابې نو که دا په حالت د حمل کې روژه نه نیسي نو خیر دی وروسته به قضا راوړي دارنګې رضاعت په وخت کې فقها وایي چې یوه ښځه ماشوم ته پی ورکوي او بعضې ښځې چې ماشومانو له پی ورکوي نو خو داسې کمزوري شي داسې چې بس بیخي هسې کړکۍ کې جوړې شي ماشوم یې غټې چې مور نه مرګونې جوړېږي نو که مور یې مرګونې کېږي نو خیر دی دریم شپږم چې داسې لوګه په انسان باندې راشي چې مري نو چې داسې لوګه ده چې خرابې دي یو شکای دي نو ما ته کروجا بیا به کسا راوړي او تم ولادش تنده داسې لوګه تنده چې باندې دي نمري یو خدا ورته څه ته وري کنه او چې سات په ساتو کې کېږم سات په ساتو په تو کې کېږم خو ته وروجم نشي او دی روزه کې دا کار چې ورته روزه شروع کی نو بیا الله سم داړو صبر کی پریا چې دې سختي ټیم کې د خلکو سم د الله سره لګی دي چې او پکې کنه الله او بشي وی ملو بشي په دې یخنۍ کې خو بیا ډیر د خلکو کېږي او چې روزه یې نیولې بیا چا پروا نه بس سره صبري بیا د خلکو نه یې نو حدیث د مسلم کې راځي چې یو سړی په سفر کې روزه نیولې و او دومره هغه خراب شو په سفر کې چې را پری وته نبی علیہ السلام متوی روزه ماته روزه به ماته کا نو کوم یو بند نه جوړوي الټای کوي ډیری سیاتي نو الټو سره روزه نه ماتيږي دا یو خبره وره بند الټایو کې کنه نو دې سره اودس ماتيږي خو روزه نه ماتي په بولټۍ ډېرې زیاتې شوې د انسان کې د اوبو کمی راغ اوس بیوشي پې راځي بیا دې ماته کې روچه خیر دی او که نه لږې لږې کولې او اثر پې ډېر نه پرېوتو نو بیا خیر دی او اتم بوډاوالی چې انسان ډېر زیات بوډا شي چې خفاني ښځه یا سړی چې بس نه د ځوانېدو دی او نه د رغېدو دی نو که هغه یې روژه نه نیسي نو بیا به د هغې فدیه ورکوي نو وعلى الذين وعلى الذين نوشته پا کسانو باندې یطیقونه چې طاقت نه لري د رجوع د نیولو فدیتون نو خوراک دی ورکی دو وخت دوا مو مسکین خوراک ورکول دي او یو غریب ته دو وخت یې یو غریب په پټه ممړي د یوې روزي فدیه څونه ده یو غریب دو وخت مړو یا فدیه وکم دو کل دو کلو غنم وعلى الذين يطلقون دې کې غړي معنی دې ښه خیال کوئ یو معنا چې لا یطلقون او د باب فعل نشي نو مفسرین دې تسل به ماخذ کوي د باب فعل یو خاصیت دا دی چې مطلب دا چې دې سړی کې یطلقون او الا یطلقون د سره طاقت پکې نشته لکه شیخ فانی دایمي مریض دی سخت مرض وي او په دې ګولې قضا کوي نو دې خرابيږي بیا دې هر انسان خپل ځان ته وګوري چې دا چا ګرده نشته دی اپریشن په ذریعہ تی نه وتی دا یا بل څه غټ مرض دی او په دې سروجنی سیو خرابيږي نو بیا دې خپل ډاکټر سره مشوره وکړي او دا چې ډاکټر چې ګورېغه مسلمانې نو بیا به کال ته کال جمع کیږي ویره وای لس را باندې پروسته نه وی او هغه لس بل کله نه وی او شل هغه بل کله نه وی او یو خدای اوس کوم دین خو بیا بیا جوړ شو او د چا چې دین لا دوه میاشتې روزي جوړ شو د چا لا درې میاشتې نو کوشش کول غوندي چې نیسای او کنه دې شو دی باندې خیر دې به ماتول شي نو یتیقونه نه مراد هغه شیخ الکبیر والمرأه کبیره هغه بوډا سړی او بوډای خزه چې د روجي طاقت دیني یو مسکین لدی دوه وخت روټي ورکای پښمنی او ماخه دیو معنا شاول الله رحمت الله علیه کوي چې یوتیقونه طاقت د روزي شته روزه نیسی او بیا دې په اختر کې صفایم ورکی د دې لپاره چې دا غریبانان خلک دیم د اختر د فن نه فن واخلي کنه ځان له پجامي والی ځان له بيته تکي وخوري شي والی ابن رجب فرمایي لطائف معارف کې چې د صدقه فطر په باره کې لیکي چې دا صدقه فطر یعنی صفای ورکول دا د ریجی د پاره دا چې لکه بندل نه چې په منځ کې سهو شي او دې پسې بیا چې دې سهو کی کله چې موږ څه کمی وشي کنه نو دې په دې چې دا وو کې نو کمی برابر کی نو دا رنګه کې په دې روزه کې کله چې په کې څه کمی بشي شوی وي چې ټول تاسو سایه ورکی نو سره کمی بشي برابر شي او درې معنا کوي بعض علما وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې دا ورځ دې روزه ونیوه نو ما خام یو مسكين له روټي ورکا عبادت بدني بدی مشي او عبادت مالی بدی مشي او دا قول قرطبیم کړی دی ابن شهاب زهری چې من صاحب عمل پیږي دی او هو خیر الله روزه مونیوا او ما قام غریب لور نه دا ډیره خړه دا ډیره زیاته خړه اوس فدیه څونه ده نو د فدیه په باره کې نصف سوا دی نصف سوا غنم او کم دو کیلو تقریبا د امام مالک په نسبت باندې سوا چې دی نو هغه یو مد دی یعنی مقدار دا دواړه د الله په چې وزر اډه کې چاله ورکی خدای د امام مالک مسلک دی زموږ په مسلک کې په کم دو کیلو غنم دا به خلک که غنم ورکوي او که د دې پیسې ورکوي نو علی الذین اشتفا کسانو باندې یطلقونه چې طاقت نه لري ضرورو یا طاقت لري د روزو او په دې تر دې یم ورکی قوم مسکین خراب ورکول غریبانو ته نو فمن تطوع چا چې سیاتی ورکا غریبانو ته خیرا دا غره دا مطلب زیات مسکینانو لا زیات خوراک ورکی په دې روزه کې دا ډیره ښه ده فهو خیر الله دا غره د لپاره وان تسومو کو تاسو روزو نیوا خیر لکم دا غره د تاسو لپاره وری امام زجاج وی وصوم خیر لکم من الافطار والفدیه مشهور نغزی دی امام زجاج ځکه د روزي چې دا کوم برکات دي دا بیا رسو نشته ان کوستم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ شهر رمضان الذي دوس ترغیب ورکړ قران ته چې د روزي د دادو د فضیلت په څه ملاو شو روژې ته چې دا فضیلت ملو شوی دی ځکه چې په دې کې قرآن نازل شوی دی شهر رمضان الذي میاشت د روژې هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن د قرآن کریم نزول دوه قسمه دی یو چې د عالم غیب نه عالم شهادت ته راغلی دی او دویم چې بیا د عالم شهادت ته یعنې اسمان ده دنیا د اسمان چې کوم ښکاري د دغه ځای نه چې بیا دنیا ته لږ لږ راغلی دی نو بانک په روژه کې مکمل شوی دی نو د عالم غیب د عالم شهادت ته په یو ځل نازل شوی دی او بیا دنیا ته لږ لږ په درویش کاله کې مکمل شوی دی نو هدن هدایت دی دا قرآن کریم للناس لپاره د خلکو وبینات او وضاحت دی من الهدى والفرقان من الهدى د د قرآن نه والفرقان او د فرقان د حق او د باطل ترمنځ جدای راوستل کېږي یعنی قران څه شی دی دا د حق او د باطل ترمنځ جدای راولي د فمن پساسو کو شهیدا چې موجود شو من کوم شهر تاسو نه دی میاشتې دروځي دا شهیدا په معنا د موجود کېدو دلته کې معنا د شهادت نه ده د فمن شهیدا څو چې موجود شو تاسو نه دی میاشتې تا نه فلیسم ورو جدي ونیسي بیمار وروغ شو بس روزه دی ونیسي حیزه وا پاکه شوه کومې ورځې چې د حیز تېرې شوې وې تېرې شوې اوس دې نیسي روجې یا مسافر او مقیم شو یا نابالغ او بالغ شو جنۍ وا په روجه کې بالغه شوه هلک په روجه کې بالغ شو نو چې هغه کومې ورځې تېرې شوې دي د هغې قضایي نشته خو چې په کومه ورځ بالغه شوه جنۍ او په کومه ورځ یې حیز راغو دا که ورځې نه به د دې حساب شروع شو نو د دغې حیز به بیا قضا راوړي او باقي روجې به بیا نیسي ځکه چې دا ما قبل درې وړو احکاماتو سره لګي د ظالم نه قصاص واخلئ ځکه چې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر معلومه شرعي طریقې سره تقسیم کړئ ځکه چې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر روزه ونیسئ چې نفس هم کنټرول شي ځکه چې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تاسو سره دې چې ځکه ته مونږ نشي یا یرید یرید یرید الله بكم اليسر یسر نه مراد جنت دی او دا سر نه مراد دوزخ دی سختی ده نو چې الله نه ته آسان کار مقرر کړی دی تاسو آسان ولې نه لږ څه خپلای ولی تکمل لدت او دې د پاره چې تاسو پورا کشمار دروجو ولی تکبر الله او دې د پاره چې تاسو لوی بیان کوي د الله علامه په تری باندې کوي هدا کوم چې توفیق در کو تاسو ته ضروري او د قران ولعلکم تشکرون خامخا چې تاسو د الله شکر ادا کړئ الله تعالی د قران توفیق درکو الله تعالی د روزي د نیولو توفیق درکو نو د الله شکر ادا کا لوی په باندې مکا وایذا سالک عبادی انی فإني قریب دا ادخال الله ذکر کوي ادخال الله څه ته وایي ادخال الله عام مفسرین ورته جمله معترضه وایي جمله معترضه مطلب د دې جملې د مخ یو درست سره مناسبت نشته لیکن قرآنی کریم خو د اعتراض مصفا دی نو زمون اساتذه کرام به د ادخال الهي وي یعنی الله له طرف نه پکې یو خبر را دن شوی دا نو دا کله د پاره د تسلی وي او کله په یو مقصد او کله په بل مقصد نو وای ځا سالک کله چې تاسو کستانه عبادي زما بندگان اني زما مبارکي چې زما رب مونږ ته نږدې دي کلري نو فإني قريب نو الله وای زه ته نږدې يم سونه نږدې نو سورې قاف کې الله رب العزت فرمای ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الله وای مونږ دي انسان ته نږدې یو د ساده رب نه هم الله وای زه تاسو د ساده رب نه زیات نږدې يم نو کله کله بندر وجونی سي انسان روزونی شي خو بیا چې نه پکې څه غلط کار وشي یا پکې فلمونه ګوري یا ډرامې ګوري یا د چا نقصان کوي نو دی وایي جوړې ما څوک نه دي کړه نو الله وایي فإني قریب ما تخکارې ګورې ښه دا چې چې ته په روژه کې پټ پټ ګناهونه کې الله وي ما تختار یا دیم ربطو صفا د وسوسې کوي د شیطان چې روژه دار تا خو روژه نیولې ده د الله د حکم تعمیل کې خپل خواهشات ته پرې خو دي دي نو آیا سره دې عمل نه الله خبر دی کنه نو الله وي فینې قریب څه ته نږدې ما تختاري او دریم ربط چې روزه هغه عمل دی چې انسان پکې الله ته ډیر نږدې وي او د دعا د قبولیت هم پکې ډیر زیات امید کېدی شي او الله د قبولیت لپاره وعده ده چې روزه کې د دعا د قبولیت ډیر امکان دی نو الله وایي چې ته نږدې روزه دې نیولې دعاګانې کوه نو اذا سالک کله چې تاسو دستانه عبادي سما بندگان اني زما په بار کې چې الله چرته دي لري دې کني سي دي نو پایني قریب الله و یقینا نزدې یما زه ته نزدې منو غواړم او کولې پکې ونه وي دایره کې وي پایني قریب نزدې اوسو دې چې د یو بابا نه غواړي د بل بابا نه غواړي الله وی ډایری کې زمانه غواړه وجيبو ته قبل ما دا وتدای دعا د دعا کوم چې زاده هاني کله چې زمانه دعا غواړي نفل یستجیبو لی نو قبول کیا دیو کی زما دا قامات ولی امینو بی او ایمان دی روڑی پا ما باندې ولی امینو بی مطلب یقین دیو کی پا ما زکا ایمان خوشتا زکا رجای نیولی دا نو په الله دې یقین وکړي نو کله چې انسان په دعا کې په الله باندې یقین ساتي چې الله به زما دعا خامخا قبلې نو بیا خامخا کوي او چې کله انسان دعا کوي په شک شک الله وي چې ستا پروا نشته نو دعا چې کوي د الله نه په یقین سره کوي او چې کله ستا په کې خیر وي نو الله دې له فورن قبول کړي کله خیر دی فورن نه قبلي دي لږه لیټ قبول شي نو دا چې نه چې ته نه امید شي چې دعا مې سم نه قبليږي بس نور د الله نه سوال نه کوم دا دعا چې دې قبليږي نو لږ خپل دعا نظر واچو چې ته دا دعا څنګه دعا چې کې اول کې درود شریف وایا د الله ثنا صفات وایا ځان وتعجز کا به تخپل جت غواړه اخر کې امين وایا دارنګه دعا چې قبليږي تهجد ټیم خو قبليږي حدیث کې راځي فرض نه بعد خو قبليږي په حرمینو کې دعا خو قبليږي ملتزم سره دعا خو قبليږي په مطاف کې دارنګه په عرفات کې دعاګانې خو قبليږي نو د دعا سم مقامات دي د دعا سم طریقې دي نو ته دعا په خپل طریقه په خپل اوقاتو کې وغواړه نو چې خیر دې پکې الله بدر کی او کدنی الله بدر صبر کی نو زمون خلک نن پریشان په دې شو چې دعا د دعا په شان دي نه غواړي دعا وکړي اخوا وګوري دې خوا وګوري یو ته پکې आवाज کوي بل ته پکې आवाज کوي دا دعا چې کې مکمل الله ته متوجي شه او په جړه جړه دې الله نه وغواړي نو ته بیا وګوره چې ستاسو ته څونه سکون راځي او چې خیر دې پکې سره نه مې 41 کې راځي چې خیر دې پکې نو الله دې لکه بلای کله کله د یو انسان په یو کار کې خیر ني نو الله ولا نه قبل ځکه الله پاک هو ارحم الراحمین دی نو اجیبو ته قبلهم دعا د دعا کون کی دی او نوی چې دعا الولی یا دعا النبی دعا د دعا کون کی سویا کم الله دا چا دعا قبلای اذا دعانی خو چې کله زمانه دعا وغواړي نفل یستجیبو لی قبول کیا جو کی زما دا قامت و یؤمنو بی او بما یقینو کی لعلهم خامخا چې یرشدون په سمه لار باندې مضبوط پاتې شي رشد دانې غلارې ته ویل شي والله وي په ما یقین وکا چې په دې غلار باندې کلک پاتې شي او هل لکم ليله الصيام الرفث الى نسائكم دا نور احکامات ذکر کوي روزي سره متعلقه چې آیا د شپې د روزه کې یو سړی خپل خځې سره کوروالی کولی شي نو او کولی شي یعنی خپل ځان بندول دا غدریو سیزونه چې په غیر روجه ماتيږي مناسب صادق الى غیب الى غیبوبه الشمس سبا صادق نه د نور تر پریوتو پوری لکه یو قران خاص او جما روجه دي ته وای چې د سهار نوالی تر ماښام پوری به د قران خاص او د جما نه ځان بچ کې نو عرفه تو جما کول عرفه د جما کول دا د ورځې چې روژه دې نیولې ده نو جما به هم نه کې یو سړی به جما هم نه کوي د ښځې سره دارنګې د جما چې کومې خبرې دي هغه به هم نه کېږي ځکه که یو سړی ښځې سره د جما خبرې کوي نو کې دې شي شو کې روچت شي او بیا هم په دې روزه کې کورواله وکي نو بیا به څه کوي ها پس ځان روزه ماته شو کنه نو بیا به څو میاشتې روزي نشي څو میاشتې به روزي نشي او دا مسلې دې روزه کې به ډېر رفتار شي قرآن کریم کې الله خود ته د جامو د پاره لباس سړو د پاره لباس وی او سړو لای د خود د پاره لباس وی ځکه چې د لباس دوه فائدې دي یو دا چې عورت په پټيږي او دیم دا چې باندې په فیسبوک کاری ولې په کاری په جامو باندې نو دا رنګي زوجین چې کوم دي خزه خاوند د دې چې کله نکاح شي نو دای د بربندېدو نه بچي سړی پردی خځې سره د بربندېدو نه بچي او خځه د پردي سړي سره د بربندېدو نه بچي هغه عورت یې پټ شي دویم دا دواړه په یو بل باندې ښایسته ښکاري ښځه ته د خپل خاوند صفت کوي دا پېښه ښکاري او خاوند چې د خپلې ښځې صفت کوي نو دا پېښه ښکاري اوس که یو سړی خپله ښځه پرېږدي او پردی ښځې له صفتونه کوي نو دی په دې باندې بد ښکاري دی پې ښکلی نه ښکاري دارنګه خزه چې خپل خاوند پریدي او پردي سړي له صفاتونه کوي نو په دې باندې دا خنخ کاری دا بد ښکاري څنګه چې په جامو باندې د انسان د بدن ایب پټي نو دارنګه خزه به د خاوند ایبونه پټي او خاوند به د خزه ایبونه پټي کمک لا غخدا وغه سړی چې هغه خپل د پردې خبرې پډاګه کوي دا رنګ د خپل کور خبرې پډاګه بهر کوي یو خزه چې خپل خاوند سپکای ځان سپکی ته چې خاوند په نسبت وې نو تا له څوک څه درکې او که خاوند له درنه خبره کوله نو خلک به ویل کوي د خاوند خوښه ده نو تا له موږ په درون نظر ګوري او که دا خاوند سپک کو نو معاشره کې بیا دا چې ښځې له خلک ډېر په سپک نظر کوي خاون له سپک مو کوه دا رنګ سړی دی دلم نه دی پکار چې د خپل خځې سپک په بار کې کېږي دا خو نه د پوي کې ته کور کې پوي کړه ته چې بهر په وجره کې نه سې زړو سره د خپل خځې خبرې کې زما خځه داسې دا داسې دا داسې دا زه ته کور کې ورې نه پوي دې ته په کور کې ورې نصیحت نه کې دی واه لګي او تا کو خبرې وسره باندې کا نو دا چې په کور کې ته خلانه کولاوي او په بهر باندې شرمول کې هن دا خو چې د لباس لکم جامې دي تاسو لپاره او تاسو جامې یې د دوه خود لپاره د یو بل لپاره دي خیال وساتئ خځه به خاون سره گزاره کوي دا هغه په مالی حالت کې او خاون به د خځې سره کوي علم الله پویږي الله دا نه چې خاون ډیره ګټله ټوله تعالی راوړله خځه خوړل اس کله مزي دي کول او چې کله سره به روزګار شو یا نه جوړ شو نو تا د خاون سره تعلق پرې خاطر شرمول دې شروع کړ جنګونه دې سره شروع کړ مال سره راکړي سره راکړي چې سره خو ټول استا وکنه نو اوس چې هغه یا دا جوړ دی یا به روزګار دې ته بل خبر نه کی ته چې بل سره جوړالی نو مال کنه په پنځه سره واله چې په پنځه سره علي نو مال په دوه سره واله په درې سره واله خپل صادر سره خپل غوښته نو ضرورت ته انسان پوره کیږي خو دې خواهشات یو بل خلک ډیر به پر دي مور او بچی د یو بل نه پردي شو پرې خواهشاتو بچی ضرورت یې پوره کېږي خو خواهشات غواړي په خواهشاتو د یو بل سره وران شو که تا مدن او وسایل دونه شته نه بچی ځان له زور کوي نو مور پلار ځان له زور کوي ښځه ځان له زور کوي خاوند ځان له زور کوي نو په دې کې ټول لاړو بې پردي شو د یو بل نه جامې ویستي نو علم الله پویږي الله انکم چې یقینا تاسو کنتم تختانون انفسکم تاسو خیانت کې چولیو خپل ځانونه مطلب دا چې کچري د شپې د روزه کې د دې جما کول دا حکم نه وی راغلی نو کې دې شي تاسو د روزي په شپه کې بیا جما کړی وي نو خیانت پته نشوي نو فتاب علیکم الله زمانی مهرباني وکړه وفا انکم او ما فکرو تاسو هغه حکم فالآن نوز باشروهن حضرات کوي د دې خزو سره یعنی د روزي په شپه کې هم کولې شي واتقوا او لټوي ما اولاد كتب الله لكم چې الله تاسو په نصیب کې لیکل دي یعنی د جما مقصد په نیک اولاد لټول وي چې جما کوم چې الله را لنیک بچی راکړي او کوم څه بچی نه کیږي دې دې بیا زمرات فجر دی دې دا خیت ابیض او خیت اسود د بلاغت په اصطلاح کې د استعاره ویل شي استعاره مطلب دی چې یو لفظ د لږ وخت لپاره قرض راغستل د یوې معنا نه په بل کې استعمالول نو مطلب دا چې تاسو خوراک کوئ د شپې جما کوئ تر دې چې فجر د مطلب سبا شي فجر دا بانګونو نه بانګونو خو څه چې ټیم داخل شي زموږ د ملک د بانګونو خو پته نه لګي خو چې ټیم داخل شي د سبا صادق ټیم داخل شي په دغه ټیم پورې خوراک خاص په پات شي حدیث کې راځي وای روزه چې تاسو بندوي د ټیم د داخلي دونه دومره مخکې بنده کوي چې په قدرې یو تیر شایتونه پکې بنده ویل شي مطلب تیر شایتونه یو دوه درې منټو کې ویل شي کنه نو دا نه چې بانګونه ویل شي او تاسو بیا پاره کې ملګیایې نو سماته مسیام بیا پورا کرو چې للیل تشبی پوری تر شپې پورې نو چې څنګه نور ډوب شي نو بس د افطار وخت شروع شو تاسو روژه ماتولی شئ دا نه چې ورې د بانک وای او دا نه ورې چې زموږ په جومات کې بانک وای بعضې خلک د خپل جومات په بانک باندې روژه ماتوي دا جومات بانک پکې شي خو بس چې وخت داخل شو نو بس روژه ماته کړه دا د شیطان مسلک دی چې هغه روزه ولې چې بیا خو دې سات پس بیا ماته نور پریوته دې تیم بچی شي بیا به ماته مسمات مسیام بیا پورا کوي روزه الا الليل تر شپې پوری دا نه وي چې الا الاذان تر باندې پوری شته پکې نو ولا تباشروهن او ګور یو خبره بلا ما مخکې مو وی چې د سبا صادق وخت داخل شو خو دې نقشو کې موبایلونو کې ټیمونه نقشې راغلي دي نو ګور دې بانګونو بانګونو کې بیا ځان نه مړوي ښه وای ځله اصل بانګونه وای بانګونه خو د مونږ لپاره وای چې اوس مونږ کوي دا غوډې د بار نه چې سر دې بانکونه لاوي سار شوی نه دی دا بس سار شو چې بانک شروع شي بس سار شروع شي سپجر شروع شي نو ولا تباشروهن تاسو چې ما مکوي د دې خپل خپل سره د شپې هم وانتما چې فون چې تاسو د اعتکاف په حالت کې په مساجد په جمعاتونو کې ګورا د روزې په شپه کې جما روا شوه که نه مخکې ووي نو د اعتکاف په حالت کې و د شپې بیا جما په سړي او ښځه باندې حرامه شوه لکه خوراک او څښاک جایز وو خو د عروجې د وجې نه په روژه کې خوراک هغه بند شو روژه کې به خوراک نه کوي دارنګې خبرې جایز وي خو چې مونځ د کولو الله اکبر دی وي تکبیر تحریمه دی وي نو بس اوس د باندې خبرې حرامې شوې نو تلک حدود الله تلک حدود الله نو دا د احکامو پولی د الله دي تلک حدود الله یو حدود شرعي سزاګانې دي او د الله په احکاماتو باندې د حدود اطلاق دي او دا حدود د الله دی فلا تقربو هادي تمنې سي کیږي ځکه کته د الله حدود ته ورنږدې شوي نو بیا به د نکیدو تم نکی یو ځین چې الله باندې کړی نو غزه لمو ورته زنا نه الله باندې کړی د زنا غزه لمو ورته کوم ځای کې چې زناګانی کیږي شرکیات نه الله باندې کړی غزه لمو ورته کوم ځای کې شرک کیږي دغه که نږدو ورشي بیا به دې پکې واقع کېدو ته مړه کېږي نو کذالک الله وایي همدارنګې کاف د شپې کذالک الله وایي همدارنګې یبین الله سره بیانوي الله آیاته دلائل خپل للناس خلق ته لعلهم یتقون خامخا چې دې ځان ساتي د خلاف ورځي د الله نه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دا څلورم حکم ذکر کوي نه یعنی الافتشاء چې په ملک کې د رشوت بن شي ځکه که په ملک کې رشوت چلیږي نو هلته کې چرې امن نشي راتلی ظالم به ظلم وکړي او بیا به رشوت ورکړي ځان به خلاص کړي پردی به ووایي بیا به رشوت ورکړي ځان به خلاص کړي نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې دا څیزونه چې دي دا پردې مال حاصلول او بیا پر رشوت باندې ځان خلاصول نو قد یکونو بطریق الغصب وای دا هو کله داسې وي چې بنده چا نه مال په زور او تختی وی تختی کوي دا په لاره کې خلک وي یا چې په کور ته ورشي دا کوي وای مال دې تختی والنهب غصب او نهب غصب چانه په زور غسل او نهب چانه تختول وقد يكون بطريق اللهو او کله د شانه مال غسل وي په طریقه د عبس او کل قماري لکه جواري والاجره المغني د ټنګ ټکور په سندرو باندې په دې باندې پیسې ګټل دام حرام دي ونوې ما د دې په شان دي نور وقت یکونو په طریق رشوت او وای کله پر دې مال حاصلول وي په طریقه د رشوت او خیانت او د خیانت امام جرجانی کتاب د تعریفات صفحه 111 باندې د رشوت تعریف کوي چې الرشوت ما یوصل لابطال الحق والاحقاق الباطل وای رشوت دې ته وای چې بنده پر رشوت کې یو شی ورکی که هغه پیسې وي که هغه جامې وي که هغه څه وي لابطال الحق دی چې باطل په حق کار کوي او حق په باطل کار کوي نو دې ته وایي رشوت شاول الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې په باب د سیاست مدینه کې هغه اسباب هم ذکر کړی دي کوم چې د یو ملک د یو ښار لپاره ضروری دي چې کله د یو ملک ترقي ته غواړي نو دا کارونه به بندې ومنهم عاملات الزهرة بالمدينة كالقمار والربا اضافا مضافا والرشوه وای ملک چې په تبا کېږي او خار په تبا کېږي جواري سره ملک تبا کېږي دارنګه په ملک کې رشوت عام شي سود سود چې هغه سېږي په کوم ملک کې نو زموږ د ملک خطول نظام په سود باندې چلیږي کنه والانتقار یو ذخیره اندوزي کول والنجاش والنجشي او د باغ بن خلول لپاره نرخ زیاتول او په دروغو بولای لګول زما په دې او زما په دې اصلي بینا مدابل بند پر راتاو دی چې د اکثري کسې خپه ګرانه باندې وایي د دې سره ملک تبا کېږي د سره خار تبا کېږي یو پکې رشوت دی نو ولا تاکلوا اموالکم تاسو مخری مالونه تاسو اموالکم اصل کې مقصد دی اموال اخوانکم اموال اخوانکم مالونه د روح تاسو چې په دې په معنا کوي په تعبیر مشکل قران صفاته نه باندې یعنی ضرور دا مال دا سي د دې حفاظت کوي د خپل مال چې خلک حفاظت کوي اموالکم د بل روح مال دې مفر په ناجیزه طریقه بینکم په خپل منځ کې بل باطل په غلطه طریقه وتتلو بها او موړی دا مالونه الى الحکام بادشاہانو ته دې دې کې درې معنی دي وتتلو او موړی ولا تتلو بها اطلاع ویلې شي جوړندول ته دغه کومې د انسانه بوکا جوړند کی سورته یوسف راځي راځي فاضل دلوا هغه مشکل چې ونه ځوړن دی کبو کا خپل دلته کې د بادشاہ د خېټې تشبیه ورکه د پټغار کوي سره مز وړندوي دي تمال لکه څنګه چې بندو پر وباسي بوګز وړند کی کنه نو دا چې بادشاہانو د مال د رشوت لپاره موړی لیدا کولو فریقه من اموال الناس یا حکام نه مراد عالمان دي عالمانو له رشوت مو ورکوي چې د خپل ځان لپاره په فیصله وکړي چې ما دا پیسې والا او دا فتوره له بس سګول مګول کو خبره را به سمه او یا وتدلو بها الى الحکام موړی دا مالونه الى الحکام هغه قاضیانو ته هغه ججانو ته هغه وکیلانو ته لتاکلو فريقا من اموال الناس چې وخورئ تاسو څه حصه فريقا نه مراد څه حصه د مالونو د خلکو پردې مال پر رشوت باندې مه حاصله وا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت اغستون کې او رشوت ورکون کې دواړه په اور کې وي نو ته د پردي حصے د اغستون لپاره رشوت ورکې رشوت ته ورکې د دې لپاره چې زه د پردې مال حاصل کم نو وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ خو پوهیږئ چې پردې مال دې لاندې کړی دی خو پوهیږئ چې لکه د پردې مال د پاره خپې ولا وو ته کېو یو بانه او بل بانه یسالونک عن الاهلا دا اوس دی آیت کې تعذیب ورکړي فی الاقوال تعذیب فی الاقوال ذکر کوي عورت کوي او درس می باطل مخکې سره ربط څه دی مخکې سره ربط دا دی چې مخکې د حرام خوراک نه منو شو رشوت مخوري دا حرام دی دلته کې د رسم باطل نه منع شوی دا عربو کې یو دستورو چې هغه به د حج نه راتلل د کور په چنه برانه نه وته یا به ولا په چنه کې سورې وکړو کور ته براننه وته او یا مې چنې ته اندر پایا کې خو دا چوت له به روختو نو بیا به باغ اندر پایا واپس د کور غوولي تر اپس شو اړو به را دن کېدن به دې پری طریقو ولی دوی به په دې جامو کې مونږه په دې لار باندې موږ ګناګار وتیو نو څنګه په حج کې د ګناهونو د صفا شو نو موږ بل لار بدل دا د یو خیال او د یو طریقه وا نو مخکې وی چې حرام خوراک مکوي نو اوس وی چې غلط تپوسونه مکوي غلط خبرې مکوي دای تپوسو کو یسالون عن الاهله دای تپوس کوي ساده په باره د میاشتو کې چې دا میاشت ولې چې روخي جدا نه راوي او بیا رو رو غټي کې غټي کې بیا کول شي نو بیا دا واپس رو رو نه راکېږي نو سوال دی کړو ساينسي فلسفي وګورئ کریم جواب ورکړي حکیمانه قل هي مواقيت للناس والحج سره جواب کوي ځکه دا نه چې کوم سوال کړو دې کې د دین څه فائدہ نه و الله وته ویلم شو یاره د سپوږمۍ اول نری وي دا ځکه چې د نور او د سپوږمۍ ترمنځ د ځمکه راشي نو چې دا مکه په منځ کې راشي نو پر سپوږمۍ باندې د نور تارانه لږ لږ لګي د چې رو رو د ازمګه د ما نه خوا کېږي نو د سپوږمۍ غټه ښکاره کېږي ځکه د سپوږمۍ د رڼا خپل نه وي دا د نور د رڼا خوري د چې بدی د نور د رڼا راځي نو دا روښانه کېږي او دې کې د دې څه فائدہ نه وه نو دلته کې حکیمانه جواب ولا ورکړي چې دا میاشتې الله پیدا کړې دي مواقیت للناس دا میاشتې چې دی خپل هي دا میاشتې چې دی مواقیت د پاره د وخت د معاملاتو د خلکو دي مثلا تاله د پیسې کار زر کوم دا د مال کله راکې رمضان کې بدر کوم میاشت ده نه په شوال کې بدر کوم والحج او خصوصا د حج لپاره یعنی دا ورځې چې دي دا میاشتې دا د حج لپاره دي حج له بندې دي چې تیارې شروع کی شوال چې ختم شي نو ذل قاعده ده بیا او بیا ذل حج ده نو دغه د حج میاشتې دي نو دا خو د دې لپاره دي چې درته ښایي څنګه به په خوراک کې احتیاط کې حرام خوراک باندې کې نو دا چې تاسو هم چې کې نو دا چې تاسو هم چې هغه کې د دین فائدہ وي د دین فائدہ وي پکې بې ځای د پوسو نه مکوا په بې ځای د پوسو باندې چې دین ځای کول وي یسالونک دی تپوس کستانا عن الاهلا فبارد میاشتو کې نو قل تو ورته وایا هي دا میاشت چې د مواقیت وختونه دي لناس د بار د خلق ول حج او حج اسلامی کلندر چې کوم دی هغه قمری حساب دی او دنیا کې چې غالب او مشهور دی نو هغه د شمسی حساب دی د يهودو د نصارو د کلندر نو د اسلام چې دا کوم حساب د اسلامي میاشتو نو دا په دې سپوږمۍ باندې منحصر دی چونکه اسلام عالمگیر دین دی نو د دې احکام هم عالمگیر دي هر سړی به باندې پوهېږي لکه چا نه تپوسو کې نن څه تاریخ دی نو نن څه دی څه تاریخ دی نن څه تاریخ دی نو که تپوس دی ونه وکړي چې څنګه دا څه پته لګي چې نن څه دی دا شمسی صاحب سره سب دی کنه باندې ته پته نه لګي او که په قمری حساب دې ته پوسو کو چې نن څه تاریخ دی نن څه ده دی نن څه ده دی تاسو په څه چې نن څه ده میاش بالکل ګول شوی ده پکې نو د اسلام داسې احکام دي چې په دې باندې خلک زر پوهېږي اندازه یې بدل زر کیږي نو په دې ځای باندې امام قرطبي فرمایي د دې اعلان دی چې په دې کې اشاره ده چې نیکی د خپل طرف نه یو کار جوړولو ته نشي ویلې بلکې نیکی باغی چې هغه په تقوا باندې شامل دي د شریعت نه ثابت دی بدعت عبادت نشي جوړې دي قران کریم چې څنګه د شرک رد کوي نو دا چې د بدعت مرد کوي نو دا چې وسره د رسم رواج مرد رد کوي ځکه چې شرک سره عقیده تباه کیږي د بدعت سره نیک اعمال بربادیږي او د رسم رواج سره معاشره تباه کیږي رسم رواج سره دا خو خلک ثواب نه ګڼي او د شرم د وجې نه کوي دا رسمونه رواجونه خلک د شرم د وجې نه کوي چې خلک به بیا څه وایي او بیا ملامت شم نو دې ځای کې هغه د جاهلیت دغه رسم رد کوي وليس البر او نه غني کی بیا تاسو البيوت چې تاسو راتله کوي کورونو ته جهاد فی سبیل الله نو وقاتلو جنگ وکړئ فی سبیل الله د الله په لار کې چا سره الذين قسانو سره يقاتلونكم چې تاسو سره جنگونه کوي ولا تعتدو د حد نه تیرې مکوي دا علت ذکر کوي د ماوات جملې زیاتې ولې مکوا زیاتې ځکه مکوا چې ان الله لا يحب المعتدين الله پاک د زیاتی کوونکو سره محبت نه کوي امام قرطبي وایي چې قران کریم وایي چې جنگ باغ سره چا سره کې چې تاسو سره جنگ کوي ولا تاسو د زیاتې باندې کوي په قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم چې د کافرانو کوم خزي دي ماشومان دي او دا غي کوم لمان دي چې جنگ ته نه دي راوځي دا غي سره به جنگ نه کوي لیکن امام قرطبي وایي که چېرې یو ښځه د جنګ حصه جوړه شي وي او په جنګ کې هغه شرکت کوي لکه نن سبا چې د ښځې فوج ته ووتې ښځې فوج ته وتې دي د جازونه چلای دی وسله چلای نو داسې ښځو به څه حکم وي نو دا ښځې به بیا په جنګ کې وژل کېږي دا رنګ ماشومان په جنگ کې نه وژل کېږي او که یو ماشوم جنگ ته راووتو دی وسله استعمالولی شي نو مطلب چې دی لایق د وژلو دی ځکه چې وسله استعمالولی شي د مسلمان په خلاف نو دی به بیا قتل کېږي نو ان الله یقینا الله لا يحب المعتدين من نکای د زیاتې کوونکو سره مين نه کوي د زیاتې کوونکو سره اوس د دې جنگ علت او غایت څه دی یعنی دا جنگ د څه لپاره کیږي نو د جهاد په عنوان دا لومړی آیت دی چې حکم وکړو د قتال او په دې کې قرآني کریم د جنگ بنیادی وجه ذکر کړی دا چې جنگ وکړي هغه چا سره یقاتلونکم چې ستاسو سره جنګ د فقهاو په منځ کې اختلاف دی چې د جنگ وجه څه ده کافر سره به جنگ د کومې وجې نه کوي په کوم بنیاد د فقهاو پکې مختلف اقوال دي او زه په آخر کې تاسو ته راځي خو ذکر کوم بعضې فقها د هغوی موقف هغوی وایي چې د قتال علت شرک او کفر دی لکه امام شافعي او نور فقها د دوی دا قول دی چې مطلب تر څو پورې په ځمکه باندې کافر موجود وي نو د سره به تاسو جهاد کوئ د دې لپاره چې شرک ختم شي لکه دې سورته بقره آیت 193 کې راځي وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله د دې د ځلې دی وایي چې د جهاد علت چې دی هغه شرک او کفر دی دویم قسم علما هغه دي احناف لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نور ډېر فقها وایي چې د قتل او قتال علت چې دی هغه کفر نه دی بلکې مقاتله ده مقاتله او محاربه اګریشن انګلیش کې وته اګریشن وایي اګریشن مطلب جارحیت چې یو دشمن په تا باندې حمله کوي او تا سره جنگ کوي نو ته به بیا ورسره د هغې په مقابله کې جنګ کې د امام شافعي رحمت الله علیه په مسلک باندې درې اعتراضونه راځي یو اعتراض پې دا راځي چې قرآن وایي زیاتې مه کوه ښځې ماشومان راهبان دا وله مه وژنه او حدیث کې خدا سره عدل ذکر دي نو که د کافرانو د قتل علت کفر وي نو بیا په کار دا دی چې یوازې سړی نه بلکې د دې ښځې ماشومان دې قتل کړي شي ځکه چې ښځې او ماشومان هم کافران دي وایي په خبره باندې د دې راهبان هم کافران دي دوی ولې مستثنا شو دویم اعتراض دا راځي چې اسلامي ریاست کې غیر مسلم شهري چې کوم دی هغه يهودي دی که هندو دی نو دا خو یو عام مسلمان ته معلوم دی چې که یو يهودي ستا په ملک کې اوسېږي یا هندو یا نصراني نو د ده نه به جزیه اخیستې شي او دی به ستا په ملک کې اوسېږي په خپل عبادتخانو کې بیا عبادت کوي نو دوی ته به اجازت وي دې ته په زور نشي مسلمانولې نو که د دې سره د جهاد کول علت کفر وي نو بیا دې جزیه ولې اغستې شي وایي په خبره باندې د اسلام په ملک کې ولې دا شان ګرځي چې جزیه دې اخلي او په دې ملک کې دوه ګورای دوان ګرځي عیسایان ګرځي او درې مې اعتراض پیدا راځي چې قران خو یې لایکراه په دین یو سړی کافر دی دی په زور نشي مسلمانولې نو که په میدان د جنگ کې کافر ته توسله وګرځي هغه سره دوا دغه دي لارې دي یا به اسلام قبلای او یا به قتلول شي نو دا اسلام چې دې ټیم کې دې قبلې خو د زور د وجې نه قبلې کړ د توري د یاري نه کنه چې دوی دې ته وجني نو دا خو اکرام په ایمان دا غو دا خو جایز نه ده راځي کول څه دی نو ساده محترم فرمایي الله دې عمر مال اولاد او پهلم کې ډیر خیر او برکت واچي د امام ابو حنیفه راځي کول دا دی چې د جنگ علت شرک او کفر نه دی بلکې محاربه ده محاربه چې اسلام په تاسو باندې خپل جاهلیت وکي مطلب هغه په جنگ کې پهل وکي او هغه تاسو سره جنگ کوي نو تاسو هم سره جنگ وکړي بل علت چې کافر سره د جنگ زکه وکا چې د دار اسلام نه بهر مثلا انډیا کې یو مسلمان سره ظلم وشي او ستا د انډیا سره مثلا معاهده نه وي د جنگ د نه کولو نو اوس مسلمانانو سره مدد کولی شي او مسلمانانو باندې اوس لازم دي چې په بل ملک کې د مسلمان ورور سره امداد وکړي اگر چې زما کافر په تاسو باندې جاریت نه دی کړی سورۃ النساء سورۃ 75 کې باندې وضاحت راشي او دریم علت د جنگ چې کافر سره به ته هغه ټیم کې جنگ کې چې کله دی خلق مسلمانان د خپل دین نه منی کوي په سورته حج آیت 39 40 کې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اجازه شوی دی مسلمانانو ته د جنگ د دی وجې نه چې په مسلمانانو ظلم شوی دی مسلمان د خپل منځ او دس او د خپل دین د طریقو نه منی کوي او څلورم چې کافر سره به جنګ لکېږي چې کله د اسلام پورې خندا کوي او دای چې کله اسلام پورې خندا شروع کړي نو دې دا مطلب چې دای د جنگ هغه سر کېږي قرآن پورې خندا کوي د دین مقدس شخصیاتو پورې خندا کوي شاعر الله پورې خندا کوي نو په داسې حالاتو کې بیا اسلام مسلمانانو له جنگ کولو اجازه ورکړي او پنځم سبب کله کافر د طرف نه د امن معاهده شي وي او بیا کافر د امن معاهده خلاف ورزي وکي او هغه جنگ شروع کی نو بس بیا په سره تم جنگ کی دې ته وی جاریت جاریت چې هغه داسې اسباب استعمال کی چې اوس سال لپاره جواب ورکول دا لازمي دي پخوانی چې کوم امتونه او هغه باندې یو پیغمبر خلاف ورزي وکا او هغه سره به جنگونه کول په هغه مو بس اسماني عذاب راغو او ټول به یو ځخ شو څوک په وګو کې ډوب شو او په چا به اور راغو په چا به سیلاب راغو په چا به طوفان راغو په چا به زلزلہ راغو او چې د دې امت د نبی علی سلام چې دا کوم امت دی نو د دوی لپاره د نبی علی السلام او د صحابه کرامو د توره دا د عذاب کروړه ده دوی په پدی باندې والي کیږي او دوی له سزا ورکړي کیږي مختلو قومونو سره یعنی مخالفین مکه د پاره د نبی علی السلام سره هیڅ لچک نو د اسلام سره هیڅ لچک نو یا به اسلام وروړي او یا به نصر غوښول کیږي او دای سره لا ډېره سختی ولې کېږي د دې امت دي کافر مشرک سره ځکه چې د مکی خلک یو دوی خو د نبی علی سلام د کوم خلکو کړي دوی خو نبی علی سلام پیژندو دوی خو په صادق او امین ویلې ځکه هغه سره د جزیه غا د جزیه غا آپشن وته ملاو نشو او بل دی نه بسر ورځي لکی او چې د دین علاوه کوم د مکې نه بهر کوم غیر مسلمي نو هغه د مسلمانانو په ملک کې جزیه ورکړي او بیا پاتې کیږي نو بیا پاتې کیږي شي نو وقتلوهم دفدوهم دفدوهم جمعات کې جنگ جوړ شو که په جماعت کې جنگ جوړ شو نو بیا به څه چل کېږي نو جواب کوي چې ته په جماعت کې پهل مه کوه د جنګ او په هغې پهل وکړو نو ګورې بیا به جواب ورکې ښه بیا به ولې جواب ورکې وقتلوهم وجنی دی حیث زقفتموهم کمزه کې چې بیا مې دی واخرجوهم او باسي دی من حیث لا غزینا خرجوکم چې وستی تاسو والفتنه تو شرک چې ده شد دا سخته من القتل د وجلنا والفتنه تو شد من القتل کداله څوک وایي چې اسلام تاسو له د مرګونو او د وینې د تویولو حکم درکړي نو وای دا ورسره ځکه کوو چې د دې شرک کوي کنه فتنه نه مراد شرک کوي او یا فتنه نه مراد د مسلمانان په فتنه کې چولې دي د دین نه منی کړی دي نو جنگ وسره څه کیږي لکه ما غو بنځو وجوهات وی کړ جاریت وای شوې به باندې نو ولا تقاتلوهم موجنای دا کافر عند المسجد الحرام پنځ د مسجد حرام دغه چې حرام دی حتا یقاتلوکم فی تبیش دی جنگو کی تاسو سره په حرام کې نو فإن قاتلوکم کچر دی پهلو کو تاسو سره پری حرب کې د جنگ فقتلوهم نو په تاسو مسره جنگ وکړي کذالکم دارنګ جزاء الکافرین بدل د کافرانو نو فإن انتهو کچر دی منی شو د قتال نه یا فإن انتهو دی منی شو د کفر او د شرک نه نو فإن الله بجقینا الله غفور رحیم بخون کې د خاص مهربانا وقاتلوهم او جنگ کوي د دې سره حتی تر دې پوری لا تکونه چې پاتې نشي فتنه شرکا یا فتنتون فتنتون زور د کافرانو چې زور د کافرانو پاتې نشي ويكون الدين او شي دین او شي دین ټول د الله د پاره د فاین انتهو کچری دای منی شو کچری دای منی شو د شرک نه د اسلام پسې د دې خندان او شاعر الله پسې د خندانه د فلا او دوانا نه وي سزا د زیاتی الا علی الظالمین لیکن په ظالمانو باندې فلا او دوانا چری ته لفظي مانو کې چې نشته زیاتی لیکن په ظالمانو نو آیت 190 کې څه وی چې ولا تا ته زیاتی مکو ان الله لا يحب المعتدين د دلته کې معنا دا ده چې نشته سزا د زیاتی لیکن په ظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام اوس بیا د په دویم کوي کسری کا غفرو په اشهر الحرم کې جنگ جوړ کو نو بیا دا غي مستغه حکم دی چې تاسو په اشهر الحرم کې ابتدا نه کوئ او کو ته ابتدا وکړو بیا به جواب ورکوي نو اشهر الحرام میاشت د عزت چې دی بشهر الحرام په بدل د میاشت د عزت دی ځکه چې د دې څلورو میاشتو دا حرمت چې دی دا د پخوا نه را روان دی سورې توبه 31 کې براشي چې د دې څلورو میاشتو دا حرمت دا د ابتدا یعنی د اسمانونو زموږ د وخت نه دا را روانو ومنها اربعه حرم نو دای به د عزت په میاشتو کې چا به جنگ نشو کولای نو دلته کې وایي چې چې کافر په دې کې حمله وکړله نو بیا به تاسو جواب ورکوي والحرمات قصاص او عزتونه د بدلی دي عزتونه د بدلی سيزونه دي چې څوک ستاسو دین د عزت مند سيزونو عزت کوي نو تیم خاطر وکړه نو چې هغه ستاسو دین د عزت مند سيزونو خاطر نه کوي نو ته به ولې کې د فمن اعتدا علیکم چا چې زیاتې وکړو په تاسو باندې په عددونو سزا د زیاتي ولا ورکوي بمثلي په شان ما دغه اعتدا علیکم چې زیاتې کړې دی په تاسو باندې څونه د سره کړي د نو هغه مو سره وکړه واتقوا الله او یریږئ د الله نه وعلموا فاتدو مطلب سزا د زیاتي ولا ورکوي ظالم ته لږه سزا ورکا چې دې دباو شي او که ظالم تر ته غلي غلي کېږي او ته ول جواب نه ورکې نو دې د باندې نو زور ورکېږي واتقوا الله يرجي دلنا نوالم كل شيء ان الله يقينا الله مع المتقين خصوصي امداد دې د متقينو سره الله غوښته امداد کوي وان فقو في سبيل الله وانفقوا او خرچو کوي په سبيل الله د الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دا اوس ترغیب ورکړي انفاق ته د انفاق لپاره هم مستقلی سره روانه ده آیت 253 بعد او چونکه جهاد او انفاق لازم او ملزوم دی لکه توحید او رسالت ای تیس کې د توحید نه بعد د رسالت بیان وکړو دلته کې جهاد او انفاق هم لازم او ملزوم دي نو ځکه لږه د انفاق له ترغیب ورکو چې جهاد بغیر د انفاق نه کیږي وانفقوا في سبيل الله او مال خرج کړئ د الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا اوزاننا مغرزوي بأيديكم فقبل لا سماني إلى التهلكة هلاكتا إلى التهلكة هلاکتنا بجمع الاموال و ترک الجهاد په جمع کول د مال او په پرې خودو د جهاد باندې دا ونه موږ زګو کا چې د ابو داوود پر روایت کې راځي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه مزبان رسول چې وته وایي د د بډاوالي په عمر کې جهادونه کړی دی او په هغه کې شریک شوی دی او په تر په تر کې او بیا قسطنطنیه کې دی هلته کې د قبر دی ابو داود کې هغه وګت حدیث ذکر کړي چې وای مونږ جهاد ته وتلو نو په قسطنطنیه باندې د عیسایانو قبضه وه او زمونږه چې کوم چې په سلار او د خالد بن ولید رضی الله عنه او عبدالرحمن نو یې مونږ چې ورسېدو نو زمون لخر مقابله ته تیارو نو زمون د مسلمانانو د صف نه یو کس بالکل تنه تنها هغه وروته په کافرانو باندې او هغه سره جنگ وکړو او باغې کې دی شهید شو نو یو کس وی چې ګوره سبت کار وکړو صف نه یوازې ووتو قرآن وایي چې ولا تلکو بېدی کوم له تهلکه ځان مغو زوی د خپل الله سره هلاکت ته نو وایي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ته وی چې خلک باندې مکه د دې آیت دا معنا نه ده تاسو به محترم فرمایي لکه موږ چې بدعتیان دي چې په قرآن څه پوهیږي چې ته مال د قرآن آیتونو په دلیل کې راکړي ته د قرآن نه څه خبرې نو نه دې چې پوي دا وایي د د باره کې نه دی نازل شوی چې دا آیت د د باره کې وایي دا آیت خو وایي زموږ د انصار مبارک نازل شوی دا اب ایوب انصاری رضی الله عنه مدینه والو نو دا زموږ په باره کې نازل شوی دی چې کله اسلام غلبه وشوه نو وایي موږ وایي چې زموږ جهاد ته څه ضرورت دی موږ ته پکار دی چې موږ له خپل تجارت ته خپل فصلونو ته توجه ورکړو نو وایي موږ له غونې تجارت ته توجه ورکړو جهاد به پرېږدو څه وخت نو وایي دا آیت نازل شو نو دا آیت نازل شو وای مونږ به چیرې مونږ به جهاد لپریز وو دنیا له دغه ورکو نو الله وای دا چې مکه وای چې تاسو مالونه جمع کوئ او جهاد پریږدئ نو هلاک بشئ کافر به باندې زوره ورشي را بشي او ویني بدل توي کی مالونه بدنوالي خزي بچي بدنوالي نو بیا دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دومره په دې یې عمل کړو چې د اتیاو کالو د بیا په جهادونو کې شرکت نو ولا تلقو مغرزوی بیدی کوم ځان پخپل لا سبانی لتهلکا حلقت تپ جمع کولو زمانه په پر حضور جهاد و احسنو او نیکیو کوي خپل ځان سره خپل ځان سره نیکیو کوي جهاد کوي خپل ځان سره نیکیو کوي مال لګوي خپل ځان سره نیکیو کوي ان الله یقینا الله یحب المحسنین مینا کوي د نیکو کارو سره